ربط اسمی ورته وای دا هغه مدني دی دا مدني دی او اخر کې دې سره لګي چې وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ورکي هغه شاله ده والله ذو الفضل العظيم الله تعالی صاحب د فضل لوی دی او دای بیان د فضل عظیم دی د فضل عظیم بیان کوم دی قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها دا بيان فضل عليم لاجله سمع الله قول المرأه التي ذدي دا فضل عظيم دی یو خضراله یو خضر او رسول پاک ته فریاد وکړو ډیر دا شانذل کې وای ته اوس بن سوامد خپل بیبي ته یو وخت ویلو حولا بنت ثعلبتا حولا بنت ثعلبتا هغه ته ویلو چې عربو کې رسم او رواجو چې چا به خځه ته وي انت علی ک زهر بی ک زهر امي ک بطن امي ک فخذ امي تشبيه ورکړه بس دا به مغلظه شو همیشه به دا خدا په دې سړی حرام وا دا خدا په دې سړی حرام وا همیشه د پاره نو دا راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت ما ته اوس بن صامت د قشان ویل دي ما سره بچی دي ما شومان زبسکم زما د نان نفقه څه ذریعہ نشته دي عمرم دغه شانت ته انو زب سکو نو دی جړه رسول پاک ته وکړه فریاد وکړه ډیر فریاد وکړه جړه وکړه او غور سره زیاتې کړو چې ګور داسې ورته ویل انت علیک ظهر امي کبتنی امي کفخذ امي او ته شوي نو الله تعالی دا سوره مجادله مجادله جګړه ته ویلي جګړه نازله دا جګړه دې جګړه کړې و نو الله تعالی هغه جګړې لپاره اصلاح دفع علاج هغه نازل کې علاج کوي دفع کوي د جګړې علاج شته کنه اصلاح وشي د خلاف اصلاح زت شته اصلاح نو الله تعالی هغه ذکر نازل کو دا ورته وای چې مخبر کېږي والله ذو الفضل العظیم الله تعالی صاحب د فضل لوی دی دا بیان د فضل عظیم د طالبانو نو دا ربط شو دا بیان د سره د فضل عظیم دی نو اوس بن صامت بی بی جرال حولا حولا بنت ثعلبتا نو اغي رسول الله اوسم کا حامله وا یا غیر حامله وا نو اغي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فریاد وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی الله بستا په حال باندې رحم وکي رسول پاک څه جواب ورکو الله بستا په حال باندې رحم وکي ته صبر کو دې کې هغه وایا لړا الله تعالی راولېګو سی راولېګو دا سورته راولېګه مجادله دا نازل شوه د پس د سورته منافقین نه نازل شوه د پس د منافقین نه چې دا منافقانو دا یو شوشه جوړ کړی دا په عربو کې په عجمو کې چې مظاهره په شان د مور ده دا زیار ته نه تاو کو یو خدینا تا ورته وی ته پشان په ما باندې پشان نشاد موري د بطن د موري د فخذ د موري نو دا مظاهره مغلظه شو همیشه دا د کافرو رواجو دا رواج د کافرو نو الله تعالی دا رواج د دنیا نه ختمي او په دې یو خدای باندې ظلم راضی دا به پروتي بیا نو الله تعالی ته غظلم ختمي زکه منافقانو بدی کې ډیر زیات محنت او کوشش کو منافقانو به ډیر محنت او کوشش کو نو الله تعالی هغه دا غیر کوششونه هغه ابا منصورا کوي او په دې خله باندې د قیامت پورې رحم کوي رحم کوي په دې خله باندې دا رحم دې نو د منافقانو تدبیرونه الله هبا منصورا کړ او په دې خله باندې الله رحم وکړ دنیا ته مونږ ته مسلخ کار کړه او دې امت ته مسلخ کار شوه مسلمانانو ته مسله ښکار شو عرب عجم ته مسله ښکار شو چې حرج نشته دي کتا دا ته وي د دې کفاره ورکا دا تا قسم خوړو تشبيه دي ورکړه ته د دې کفاره ورکا کفاره هم بیانې او دغه هم بیانې بسم الله شروع کوم په نوم د الله الذي بين الحق چې بیانې حق الرحمن بجعل الكفاره عليه فغرول الكفاره په د باندې الرحیم علی النساء الامه رحیم دې په خود د امت باندې الله ډیر رحیم دې په دې امت په خود باندې ښه ځکه خود نوم خدای کیږي نقصانونه اخلاقو کې اعمالو کې تجادلو فی زوجها چې گفتگوی کو تجادلو ای گفتگوی کوله په دې لپاره سره جګړه نه کوله گفتگوی کوله فی زوجها په حق د خاون کې په حق د خاون کې چې ګوره ماته حضرت داسې ویلي دي زب سکو بشیری را سره زما داسې حال له زما په حال باندې وګوره دا زیاته ما سره وشو نو الله تعالی وای دې خبره کوله خبره کوله التي اغه خذي تجادل في زوجها چې دی گفتگو له په حق د خاون کې وتشتكي الى الله او خپل فریاد کو شکایت کو یعنی فریاد کو الله تعالی ته یا الله تما پال رحم وکي نګور شابانه چې ظلم شي تکلیف راشي نو الله ته خپل فریاد کوي کنه ندی الله ته فریاد کو او رسول پاک ته خبر اخکارا کړه چې ما باندې داسې ظلم وشو دا دې چل را سره وشو ان الله وتشتكي الى الله دې شکایت بیانو او خپل گفت یعنی خفغان بیانو الله تعالی تا خپل ضرورت خپل احتیاج چې ما سره ظلم شو والله يسمع تحاوركما الله تعالی اوري تاسو تحاوركما گفت شنید دې دواړو تحاورکما مشوره ده دی یعنی خبره ده دی دی چې کوم خبره کولی الله اغاوري او رسول پاک ورته کوم جواب ورکو هغه هم الله اوري الله ورته رسول پاک ورته وی الله بستا په حال باندې رحم کی ته تسلی ساته الله ډیر ارحم الراحمین دی ستا په حال باندې به رحم کی او رسول پاک ول ډیر تسلی ورکړه ګور چری چې دا سړی راشي نه غلا ول تسلی ورکو وشوي رسول پاک دې ډېر تسلی ورکړه ته اس پروا مو کو تا په حال با الله رحم کی طالب یو بهترین انتظام کی یو بهترین دغه بدل تیار کی صبر کوا ان الله سميع بصير الله اوریدن کې او بصیر دې په حال اغا مظلوم باندې په حال هغه مظلوم باندې الله عالم دی اوس الله تعالی مسله بیانې چا چې د خپل خودو نه زهار وکړو او عربو کې دا رسم دی دا رواج دی چې خلی ته وي انت علی کذوار امي با دا په دا میشه د ژوند پوري دا په حرام شو الله وینا نه اوسور حکم ته الذين يظاهرون آکسان چې زهارو کې زهارو کې منکم د تاسو نه ان زیارو کی هغه براءتو کی د خلینا زتا نه بریم بیغم یم خلاص یم هغه سان چې غي اظهار د براءتو کی د تاسو نه د خود خپلونه من نسائهم د خود خپلونه ما هن ندی داخذ امهاتهم من د حقیقتا دا خو من دي ندی دا کوم لا مور وا اغا خدای واته ورته مور وای ان امهاتهم ندی مین دې دی الا اللائي مگر اغه خدی دی ولدنهم وارضعنهم چې پیدا شوی دی دا غینا غی مور دا وارضعنهم یا د پي مور کنه پي پي کوم خدی ورکی غم د سړی مور شي نو ارضعنهم او پي ورکړي دای مین دي دا خو نه ده ابخون کې دي معصیت لا دي سړی نه دا ظلم شو غلطه خبره ته وتا د تبع الله بخنو کې بجعل الكفاره کفاره ورکا نو کفاره دا بیان د حکم د زهار د کفاره دی دا اوس بیان د حکم د زهار د کفاره دی چې تا داسې براءت کړو په اظهار د براءت کړو نو تا داسې خبره کړې و استاد خلیلا آرام نشته دی کله یو سوای کله بل سوای تب کفاره ورکه الذين هاكسان يظاهرون چې ظهار کی خدای ته وای ته په ما باندې په شاد مور ظهار ظهر شاته وای یعنی براءت نه واقعه ته زما خزنه ته په شان زما د شاد مور وی ما قالو نقل داغه چې دی ویل بیا خفه دی دا خفه دی نو د دې علاج څه دی د دې علاج دا دی فتحرير رقبه فعليكم فتاتمان تحرير رقبه دي ازادول له گردن دي ابن عباس ابن داوي ان يتماسا نسد جما مراد ده دا نه چې لاس دی ولا ورک پتا کفاره راغله په لاس باندې کفاره نه راځي مثال لاس دی ولا وا خل کړه کفاره په نه راځي من قبل ان يتماسا فخواد جمانا او لامستم النساء فلم تجدوا ماء التکی ذالکم توعذون دا وعد کول شي تاسو ته ذالکم دا حکم دا تحریر د رقبه دا وعظ کول شي تاسو ته وعظ کول شي یعنی تؤمرون تاسو ته امر کول شي به په دې سره تبا ول یو رقبه زاده په خوا د مسکولو د دې خرینه اله به دې خرې ته نږدې کیږي چې یو رقبه آزاد کی عمره والله بما تعملون خبير الله تعالی په ما چې تاسو عمل کوي خبردار دی من المماسطه قبل الكفاره تاسو مسکوي په خوا د کفاره نه دغه کور کې ورته ووسی او چرته لاس ولا وړو یا الله علم نه پای باندې اوس یو سړی دی رقبه نشته دی فمن لم يجد اعطوا كنهم رقبه رقبه گردن مرئ نشته دی التدافع علاقه ده فصيام شهرين متتابعين نو دې بروجي نسی متتابعين پر لپسې دانش یو بنی سی بل پر دي نه کدی روجو طاقت تینی په شوګر می بی بیماری او غیره نو بیا با دا شپېتو کسانو ته ته ډوډۍ ورکې دا شپېتو کسانو ته ډوډۍ ورکې 60 مسکینن 60 نصف صاع من بر یا به داوي شي ذالک ليظهر الله ایمانهم بالله ورسوله چې ظاهر کې الله تعالی ستاسو ایمان په الله پر رسول چې ته الله رسول الله خبره مانی او کنا الله نه یریږي کنا پیغمبر خبره مانی شرع ته شریف ته تیار کنا ذالک ذا تخفیف دا تخفیف الله اسانی وکړه ذکا چې ستینه مسکینان خور کول شي کنه که شهرین متتابعین نشي کوله یا مرې نشته دي لتومنو چې تاسو ایمان راړی دا تخفیف کفاره کې لتومنو بالله ورسوله چې تاسو ایمان راړی په الله او رسول الله الله تعالی باندې وتلک حدود الله دا حدود دي حد ستوي پوله توي پوله دا پوله دي خانه ماتوي ما پوله د گاونډي چې ما تکړه ان هغه د سره جګړه کوي کنه نو ته د الله پوله ماته نو تا سره الله تعالی به سختی نه کوي د الله پوله د پیغمبر پوله حدود ممات حدود دوی پښتو کې ورته پوله وای تلک حدود الله دا حدود دی پوله دی احکام دی د الله تعالی او که چا دا مات کړو وللکافرین د پاره د کافرانو عذاب الیم عذاب درناک دی عذاب درناک دی نو طالبانو دې ته وګوري دا الله دې رحم ته وګوري یو خزراله هغه وجړ رسول پاک ته خپل فریاد دغه پیش کو الله تعالی په صورت نازل کړه صورت په نازل کو په امت باندې تمرا یو خزبان دی الله دومره رحیم دی نو په مؤمنانو به څنګه رحم نه کوي په ټولو باندې به څنګه رحم نه کوي الله بخون کې دی او رحیم دی عذاب نه بچ کوي ان الله لعفو غفور الله عفو کوون کې دی او بخون کې دی بخون کې دی التائب من الذنب كما لا ذنب له او کفاره دا غي حکم سره مظاهري کفاره نو کدي شکایت نه وکړ رسول پاک ته نو الله تعالی وا ودي خدمانه دا عمر بر عمر بر تمام عمر په دې خدمانه ظلم الله تعالی امت ته آسان کړه دای امت ته آسان کړه او رسول پاک وي يسروا ولا تعسروا اساني کوي ګراني مکوي اسان رسول پاک و دو کارونه یو بل ګران او بل آسان هغه آسان به غوړه کو ګران به نه غوړه کو آسان به چې په امت آسانی راشي تلک حدود الله وللکافرین عذاب کافران له عذاب شدید دی ها کافران له عذاب شدید دی ځکه دی خلاف کوي د الله د حدودنا د الله د حدودنا خلاف کول دا ځان سره نقصان دی اوس تخفیف ور کوي سوچ خلاف کوي په حدود الله کې نو دا غي څه حکم دی سوچ خلاف کوي د حدود الله تعالی نه نو دا غي څه نتیجه ده ثمره څه ده ان الذين يحادون الله ورسوله هغه سوچ خلاف کوي د الله نه په حدودو کې او د رسول الله نه په حدودو کې په احکامو کې یعنی یو حکم او د الله او د رسول خلاف کوي نو هر یو سړی دی وګوري چې زه د الله د حکم څومره خلاف کوم هر یو سړی دی وګوري خزه دی وګوري سړی دی وګوري ځوان بوډا دی وګوري چې زه څومره د الله د حدودو نه خلاف کوم بس په ژوند کې په 24 غنټه کې په میاش کې په کال کې په عمر کې بس هر یو سړی دی وګوري دا د انسان په ځړ باندې منحصر چې دی فکر وکړو چې زه څومره خلاف کوم د حدود او احکام د الله نه او د احکام د پیغمبر نه چې الله حکم کړی دی پیغمبر او سنت آکسان من قبلهم چې په خوا دینو په خوا دین هغه څنګه عذاب شو الذين قاتلوا الانبياء قبل اهل مکه چې جنگ کو انبیاء سره خلاف کو د انبیاء عاد ثمود فرعونیانو ته اشاره لخوا قبل قبل چې راشي وزره غي ترا خیال را ولا زین کې غرا ولا کوینا کې نو وی وایا نه اغالا سزا دی به یو مړی ادا دی یا به دوه میاشتې روزي متتابعات لیدي یا به شپېتو کسان ته فدیه ورکړي دا حکم دی الله سمرا آسان کړ قربان د الله نه صبر رحیم دی عفو عفو کې رحیم دی او سوچ خلاف کې د الله او د الله د رسول نه خلاف کوي دای به ذلیل شي عذاب بشي لکه چې عذاب شي واقعتان من قبلهم چې په خوا د علی مکه نه هغه عذاب شي چې پیغمبر خلاف کو کنه لا الله خلاف کو قومونو ته فقد انزلنا آیات ما نازل کا احکام بینات واضح لل وللکافرین عذاب مهین د پاره د کافرانو عذاب سپکون مهین سپک عذاب باور کی ولی بس پک عذاب ور کوي د دې الله آیاتونو ته سپک قتل د پیغمبر سنتو ته سپک قتل د بداسي عذاب تور کی اور څومره سپک دی اور معمولی سپک دی د خو وزن نشته دی الله به غیته لړکی د عذاب سپک تا دی اور ته به لړکی د عذاب سوچ دی کلا عذاب مهین بوله ورکی یوم پارس کی یجما یبعثهم الله چې ژوند کې دی لره الله دنیا کې ولا مهرت ور کړی دی مسلمان له مهلت ور کړی دی کافر له مهلت ور کړی دی سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين مهلت زما دی لره دا مهلت ترولو دا استدراج دا مهلت ته کافر له ورکه مسلمان ته مسغد نه کوي د همیشه د رسول پاک د سنت خلاف کوي کوي کوي کوي پزو شپېته کالا تیا کالا د مرګ پورې خلاف د رسول پاک د سنت کوي او پړ کې د سنت قدر نشته دی نو الله ود د به قدرې کوي خا عذاب مهین ته ویلېږي یو کلا دنیا کې نشرمای الله وی دی دنیا کې نشرمو یوم یبعثهم الله فارچه ژوند کې دی لره الله تعالی جميعا ټول فینبهم خبر بكم بما عملوا فارجتا عمل کړی دی دا عمل کړی ما د حدود نه خلاف تاسو نو خبر دا عمل دا عمل دا دې کړی دی وګوره بما عملوا اذ احصاهم شمار کړی دی دی عمل د الله تعالی احفظه الله شمار کړی دی لره الله تعالی الله تعالی تاغه یاد دیو او احصاه شمار کړی دی اغه لره الله تعالی یاد دی الله نه خو شی هیر نه را دي کنه او لیکلی دی په کرام الكاتبین لیکلی دي ولكن نسو لیکن دی هیر کړی دي تا نه به یو عمل هیری بد عمل له خ عمل له هیر به درنه الله لیکل دی الله نه هیری ښا الله وای ما نه هیری والله على كل شيء شهيد الله پار پار شی باندې شاهد دی هغه عالم دی پار شی باندې هر څه لیکلی دي ستاده پاره الله ته معلوم دي خدا ته انکار کوي بیا د تبوی دا سوق دی وګوره دی به سره د عملنا او سره د فوټونه د د فوټو به می عمل وي خطه چې وای ما انکار ما دا نه کړی دا کافر وای ما كنا مشرکین نو الله وای دا بوت سوق ورته ورپسې دا باندې ته وخی نو دې بزانو پیژنې غو چې پروت دی هغه به پیژنې او چې چاته پروت دی هغه به پیژنې وای دا خو رښتیا د دنیا منظر به رايات شي هغه به هیر شي د کوز یو سړی منکر شي وای هو دا څه خبرې نه دي نو دینم کافران نه معلومه چې انسان له دا عقل ایجاد ولې ورکو چې دا دال کی په خبر د اخرت باندې چې الله ورته د قشان خیدا او شروع کوي سلور زجرونه ور کوي زجرونه کافرانو او منافقانو ته دا علم ترنا دا سلور زجرونه ور کوي طالبانو زجر منافق تا کافر تا دا سلور زجرونه ور کوي چې او کافرانو ستاسو د الله د علم نه بهر نه دا الله احاطه په تاسو دا علم په علم کې تاسو یا تاسو ورته معلوم یې تاسو عمل ته ګوري نو کوم په لبه پټيږي الم ترایت نور ان الله قد تر الله تعالی مطلب دا دی هر وخت کې هر ځای کې الله تا سره دی الله معي الله ناظري الله شاهدي ذکر ګور اولیاء ذات الفاظ روباتي چې دا وایي الله معي الله شاهدي الله ناظري نو تبا د بدو اعمالو نه بچي حضور به برابرۍ سوچونه به غلط نه وي راځي ښا دا وایي په دې سره سوچونه اعمال انسان صحیح کیږي ښا والا وسادت ولا ادنى نکم اقل د دوی درې مې الله دې یوي دوی مې الله دې لسی یو لسمې الله دې على هذا القياس ولا ادنى اقل دا انسان لا انسان ځان له دوکه ورکی ښا یو بزرگ ته څوک لړل ویجی نصیحت راته وکا وسه نصیحت درته وکا چې ګناه را نه ونشي پیدا ګناه غذا کو چې الله نه ګناه هغه ځای کو چې الله ني نو دا ځای شته چې الله نشته نو مطلب یې سره ګناه نه ځان بچکا الم ترى اوس الله تعالی وای منافقانو په پټي مشورې کولې منافقانو په پټي مشورې کولې میټینګونه به کول مشورې به کولې شوراګانې به کولې پټي نو مؤمنان به خفشو چې دا دې سوینو مؤمنان به خفه شو چې دې زمون په باب کې سوې الله تعالی ايمن کوي الم تر الى الذين هدن غوريا کتا تنه چې من شوی دی غي عن النجوا د مشوره او پټنا تاسو پټي مشورې نه کوي ثم يعودون ذي بیا معاد کیږي لمانه عن واغ چې من شوی دا غینا بیا دې معاد کیږي دای معاد کیږي بیا ما مشورې نه پریدي حق شان هغه مشورې کوي پټي پټي ويتناجون بالمشورې په سبانی ونا ويتناجون مصلات کوي پټي مشورې کوي بالاسم په دروغ سره والعدوان اقو ظلم سره په ګناه مشوره کوي په ظلم مشوره کوي ګناه سره او د مسلمانانو په بیخاندای کې د مسلمانانو په تباہی کې مشورې کوي ښا ومعصیت الرسول اف مخالفت الرسول چې خلاف راشي په مخالفت الرسول او چې رسول پاک خفشي په دی باندې و اذا جاءوك پا وقت چې راشي تا تا دا منافقان دا بل علامه اغه یو علامه الله خدا تعالی سلام نه کړي پاغي سره او دای درته هغه سلام وای دای چې راشي رسول پاک ته وی السلام علیکا سام هلاک ته وای مرګ ته سام هلاک مرګ ته وای سلام علیکا هلاک دی پتا باندې خدای دې مړ کا مطلب دا دی خدای دې مړ کا ور دا دې تلام وای سلام علیکا هلاک دی پتا باندې نو دې دا دې سلام کوي بما لم يحييك به الله هغه چې دا سلام نه کړي پتا باندې الله سلام علیکا دا غټان دي څومره غټان ما په خپل لیدلې دي ما ته ورېدلې دي سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم دا وای سلام علیکم په ټولو دي حالات وي ټولو دي هغه ټول بوتلونه یې غو نه پوي نو ته ورته جواب ورکې لاند وعليك خدای دې پتا به خوبافي مطلب جواب دالي وعليك پتا دې خدای تباہی راولي موږ دې ولې خدای تباہ کی ها منافقان را رسول پاک ته حساب علي بي بي صاحب ورته پتا سو دې هلاکی لعنت دي تباہی دي رسول پاک عائشه رضی الله عنها عائشه ته غوړي رته ده لړې وي ته ګورې نه چې دا دې سوې دا دی سوي رسول پاک وی نو ما ورته سوي ما ورته چې عليك فتا باندې دی خدای هلاک راولي ما ورته جواب ورک دا اوسنی دا ټول د منافقانو هغه ځامن دي ښا دا د منافقانو ځامن دي چې سلام علیکم وای السلام علیکم بوای السلام علیکم په مجلس تیریږي السلام علیکم وې هغه خیالي وا به خلک ني بیا وای بیا وای هغه به وی وعلیکم السلام پتا دې سلامي اته چې ورته لرشي متبر سړی راشي اي ځان متبر کوي ثاني خیر علي السلام علیکم السلام علیکم تو د تخیرو کو علیک السلام بیخ دیو دستا ته ورته جواب ورکا نحييك سلام کوي تا ته بما باغ لم يحييك بالله چې سلام نه دی ویل پتا باندې الله تعالی ادي ذات رسوي ما خو پیغمبر ته خیره وکړه د مؤمنانو ته خیره وکړه ويقولون وي في انفسهم پړونو خپل کې ځان سره دا وي لولا يعذبنا الله ولنا عذابي من لرا الله تعالی من لولي الله عذاب نه راکې بما نقول هغه چې مو او السلام علیکا مرګ دی پتا خیره کو پیغمبر ته نو موږ الله ولنا عذابي حسبهم جهنم الله وی کافی دی له جهنم ته چې پیغمبر ته خیره کې او داسې سلام وای حسبهم جهنم بس دی له جهنم یصلونها داخل بشي جهنم تفبی سل مسیر بس زائد ګرځي دو دا جهنم یا دا جهنم ناکار زائد نو دا دی اوس راغه یو سړی دی هغه په دې طریقه باندې دا د منافقانو دی غدارای ته دې ټګای ته د کافر وګورئ کنه دا غداری د کافر ته وګوري ښا دویم قاعده ورته ذکر کوي ښا کافرانو ته وایي چې تاسو داسې سلام مکوئ مؤمنانو ته وایي جواب ورکوي دا غي مطابق تاسو جواب ورکوي هغه مطابق یو هندو پتا سلام وکړو یو کافر پتا سلام وکړو نو ته به څه چل کې او کافر دی ته به هغه ته سوای نا غو تا ته ورته وای وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته او ته کافر په رحمت چرته برکات چرته ناغه ته بیا دومره چې کافر د سلامو کې چرته په مجلس کې یا راشي نو هغه ته وای السلام علیک السلام سلام علیک د سین وزیر وای خدای دې پتا کانی وری د دې معنا دا ده خدای دې پتا کانی وری السلام علیک کانی دی وریږي پتا باندې دا غي جواب بیا دا ده ښا دا ورته وای مؤمنانو ته بل قاعده ذکر کړي چې دوی دوره ټاګي کوي په لفظ کې ټاګان دي په لفظ کې لري درته خیره کوي مسلمانانو ا مسلمان وای دا زمانه تر دې دی بس دومره محبت کوي ورته الګ دې لفظ ته وګوره دې لفظ ته وما تخفي صدورهم اكبر مما ظهر یا ایو الذین آمنو اذا تناجیتم فاوجه تاسو مشورت کوي مصلحت کوي مشورې کوي فلا تتناجوا بالاسم مشورې مکوي او مصلحتونه مکوي بالاسم په ګناه سره او عدوان او په ظلم سره عدوان او اسم باندې مشورې نه دي پکار په خبره مشوره پکار ده چې خلاف درازي چې د اصلاح کو والتقوا او په تقوا ترک د معصیت تقوا غي ته وي ترک د معصیت چې ځان ساتي چې کې ګناه نه شایبه نه مؤمنانو ته وي تاسو مشورې پدې کوي منافقان کافران او ګناه مشورې کوي ته په خو کارونو مشورې کوا واتقوا الله الذي يريد الله غزاتنا اليه تحشرون تاسو به جمع کړی شي الله تعالی تا نو چاته خي مشوري خیالي کنه خي مشوري خیالي نو الله ولله اجر ورکي عمل نه کړي خو خیال خله ته یو سړی د غزي په خنیت باندې هم الله اجر دای کی ملاقات او شوم لا فائدہ دا کو نشوم انما النجوا فتيذر مصلات بالاسم والعدوان لا په ګناه چې مش مشورې کوي او په ظلم مشورې کوي من الشیطان دا د شی من تلقین الشیطان من تزیین الشیطان ته نور ضرر نشي رسول خو ایمان خفګار راوي الا باذن الله مگر په اذن الله تعالی کته ډېری مشورې کې مؤمن ته جسم مقرري هغه تعالی راځي ته مشورې کو کنه وعلى الله فليتوكل المؤمنون فالله تعالی باندې توکل کوي مؤمنان لا حزن مع التوكل خفقيګه ما توکل کوه په الله باندې حزن مکو غم مکو توکل کوه په الله باندې ښا الله تعالی باندې توکل کوه او چې په الله دې توکل وکړه فسيكفيك من الله فاتخذه وكيلا فليتوكل للمؤمن توکل لکی مؤمنان لا علی الغیر په الله توکل کوي ان په غیر باندې ولا حزن مع التوکل یا افغان نشته ته توکل نه ښه او د مجلس آداب ورته کوي مشورې کوي مشوره کوي مونږ راجم شو کنه په مشوره کې نور رالل ډیر رالل نو ځای ور کوي الله وی ځای ور کوي طریقه قیمن او داد مسلمانان په دې عمل چې راشه لکه ځای ور کوي کډ درې نه دي څلور کینه کینه کینه ځای ور کوي کلاو کوي ځای هغه کلاو شي پاسي دا آداب دي دا مؤمن لا الله ور کړی کافر خو نه د بوتل نه دی هغه پته نه کوي او بوتل له یا ایو الذین آمنو خبر علی کسانو چې ایمان راوړل دا تعلیم دی په مشوره کې تاسو رسول پاک سره ناتي مشوره کوي نو مؤمنانو ذات کوي پاسي نو زي جهاد لذي بیا مشوره وشو کړه یا لذي فانتشروا فاذا قيل لهم انشروا زي ارتفعوا في الجهاد پورت شي جهاد تا فانشروا زي ولذي يرفع الله الذين امنوا پورت کوي الله تعالی کسان چې ایمان راوړل منکم د تاسو نه مؤمنان پورته دي زي جهاد لتاسو بری يرفع الله الذين پورته کې الله تعالی کسان چې ګور مؤمن پورته دی دا یاد ساتي مؤمن په ټول مخلوق کې پورته دی سلور سو مخلوق دي دوچه او شپږ سو د دریاب دي پورته بهتر اوچت پکې څوک دی ایمان والا يرفع الله الذين آمنوا دی اوچت خان کافرانه ځان ته اوچت وای موږ اوچت یو دنیا مټینګه کړی دا موږ دنیا کنټرول کړی و موږ دنیا کنټرول کوو یو ځای نه دا وای الله وینا په تمامي دنیا په کافرو کافرته مونږ ته ځان ته وي مونږ اوچت الکه ټیک ده تا دغه مدو پیسي عالی به درته غزرای به درته ټیک ده لیکن الله مؤمن اوچت کړي دي شرافت ایمان لوی شي ده کته له دنیا درکړه حکومت خدله شرافت ایمان ور کړي دي شرافت ایمان دا زیات ته په شرافت د دنیا باندې نو طالبان شکر وباسي الله مونږه تاسو مؤمنانو اجزان لا ټول له ایمان را کړی دی الله تعالی دې مونږ په دې خوشاله سات ډوډۍ لګا ډیره دی باندې پروا مه ساتي کله به تنګي کله به خوشاله کله به جوړي کله به خفای کله به څنګه پروا مو ساتي په دې باندې کله به ګرمي کله به یخني دا خو ژوند دی ته وای لیکن تعالی ته په دې خوشاله شخه چې الله ایمان درکړل او که د ایمان عظمت ته وپیژند ته به ارته قربان کې د ایمان دومره عظمت ته یو مثال درته و د تمام دنیا دا کافر په یو چابړی کې واچو یو تل کې او یو د دې زمانه دا ګناګار مسلمان په بل چابړی کې واچو کده په درون نشو راشه ما په ګټوله دی به الله په درنې شرافت دی ایمان دومره لوی شی دی ښا روی زمين کافر بس پک لکه هوا او د کې ایمان قوت او طاقت ته ته خوشبک فټه دی اللهم اني اعوذك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن بطن لا لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ور پیغمبر ته امن غوخته دي والذين اوتوا العلم مع العمل درجات درجی دي نو الله دې موږ له عمل توفیق راکړي طالبانو کمې دې په موږ کې ډېر وګوري خپل کمی ته نو هغه په عمل برابر کړي ما کې اخلاقو کې دا کمې دي اعمالو کې دا کمې دي اخلاق په اقوالو کې دا کمې دي افعالو کې دا کمې دي بس دا د سنت مطابق کا د شریعت مطابق کا تب ولی الله شي ته به ولی الله شيخه شاه فضل علي شاه چې به لوی ولی الله تیر شوی دی د نقشبندي لوی ولی الله لوی علماء مریدان او ډیر صاحب دغه هغه ته علماء ته تاسو ما ته ګورئ نه دا داس کو زما او داس کې کده نقصان دی لا خوش مریدان او علماء ادب باندې پویدل نو ادبانه نه وي هغه بیا چې او داس وکینا تلغي ورته قتل ایجی تا د سنت خلاف وکړه څنګه وتا چې مسه وکړه بیا دې نوی وبرا واغسته نوی وب نه راخلی دا سر مسه دې وکړه په دې باندې وته دا مسه کې دا مسه په دې کې ودا دې سنت خلاف وکړه تاسو زما صحیح موریدان دي امام دا دې لپاره کول چې تاسو ما ته دا اوخی وشي دور هغه د سنت په خیال ساتل دی اسی هغه دا مقام نه دی مونته یو عالم دلته د دې علاقه جمعه روان شو شرطه کې سم خپل مخ کې کړي و دته مزل یو کډو درې میل لار او هو دا خو من سنت خلاف واپس راغې غجمات ته داخل شو موږ په کې یاو کو نه یاو نه کو چې راوتن غس خپل ول راوسته ودا مان سنت پات شي د دوره سنت خیال ساته د دومره آسان سنت خیال آسان سنت دا کړ نه غیظ الله ولا دا مقام ور او تاسو ته دور دور سن پراتلو کې هر یو دا د سنت خیال سره ستا ژوند محتاج شي ژوند کې به برکت راځي اوتو العلم مع العمل درجات ای بداس عمل کو پاره باندې والله بما تعملون خبير الله تعالی پای تاسو عمل کوي خبردار دی بل قاعده ورته ذکر کوي ښا دا منافقان به مجلس تراتل چې مسلمانانو به مجلس کو د جهاد د پاره ترتیب به جوړو مشوره به کوله منافقان به بګراتل نو الله وی تاسو یو صدقه راړی ا منافق صدقه نه راړي منافق صدقه نه راړي خوش هغه بالکل صدقه نه ور کوي زکات نه ور کوي صدقه بس ور کوي دا منافق دی ظاهری کې ټیک دی باطنی خراب دی یا ایو الذین آمنو خبردار کسانو چې ایمان اذا ناجیتم من رسول فاوجتاسو مناجات کوي مشوره کوي رسول پاک سره لاخذ العلم للجهاد وغيره او د مالونو تاسو د پاره فإن لم تجدوا صدقه کتا زنو مې صدقه کله تړي د قسمي هیڅ ورته غني فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم الله بخون کې رحيم دی نو حکم استحبابي شفا حکم څه استحبابي بعضو څخه هو غیب نه ورکول نو الله تعالی وایي اشفقتم ای یریږي تاسو فاقیم الصلاة قائم کوي مز دا بیا مز کوي فاذا شرطیه ده فاقیم الصلاة جزاء ده نو مز کوي دوه رکعات مز کوي بیا مجلس کې کینا نو منافق په مز بدګني منافق مز نه کوي اموز ورته دومره ګان نه وآتوا الزکات او ور کوي زکات لدفع الشتم لپاره دفع شتم لدی دغه نه وقلاتېږي فحشانا او د بد اخلاقونه بد اخلاقونه بخلاصيږي شتم نه بخلاصيږي دا ورکوا دا ورکوي واسيع الله ورسوله تابعدار شي دا الله د رسول الله تعالی والله خبير بما تعملون الله خبردار دی پاج تاسو عمل کوي الله خبردار دی هغه چې تاسو عمل کوي نو دا درې زجرونه ورکړه او مؤمنانو له تنبيه ورکړه د منافقانو حال ورته وي نو دا منافق په اصل کې دا د يهودو د نصاراو دا سي اورور دي مرګره دي چې دا ټول د دین جوړ شوی دی ښا نو د دین ځان ساتي د منافقانو نه ځان ساتي دې ته ډیر کړک نظر کوي خیال کوي چې تاسو د کافرو د فساد نه او د نقصان نه بچ شئ الله وی زجر وکي سلورم دا پټ زجر دی ښا څنګه یو سړی دی هغه وای دا سړیا زب پټ هغه له انجیوز لکار کوم انجیوز دالري يهوديانو نصارا او انجیوزګان دي او په دې وجه ملکونه خراب کړل زب پټ کار کوم دی لره کار ملایم را ته خلق به وي جوګورا ته هم دا کار کې نو پټ کارونه کوي غیلا خزه سړی لګیا دي ولې هغه پیسې ورکړي ا پیسو ته خدای نه ټینګي کافر مونږ پورې خان دي چې پیسو ته مسلمان نه ټینګي نته د کافر د پاره کار کې علم تر الى الذين اتنغورا کسانو ته تولوا چې دوستی کوي تاسو دې لفظ آیات معنی ته وګورئ تولوا چې دوستی کوي قومن هغه قوم د يهوديانو سره قوما يهود دي غضب الله عليهم چې غضب کړی الله تعالی په دای باندې دا معنا چې کې دا يهوديان دور خپشي لکه دای باندې خدای خدای غضب ده کنه وای مونږ ته غضبيان مو وایي يهود دي غضب مغضوب عليهم ولا الضالين هو شو دی هغه پټکې چې زما منشور دا دی چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین زما د يهودو د نصارا مخالف کوم زما منشور دا دی د مسلمان دا منشور دی ښا تش عبادت منشور نه دی عبادت خو پتا فرض دی او کو چې بالغ شي عبادت در باندې فرض دی غواړي بد الله نه خو منشور دې څه دی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین زما دا منشور دی د مسلمان منشور دا دی ښا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین د يهودو د نصاراو نه وزن ساتي بس کامیاب به په دنیا کې به کامیاب وي اخرت کې به کامیاب وي ځکه دا منشور دې دی وای دا دې دی وای کنه دا نشي ویلې ایو ته هغه منشور خولې وجه په وجه کې د طالبان تاسو ټول د کرکنې په سر کو نه نه پوي یقین ساتي کې سپی جنې منشور ولال ته ناراضي څه خبره دا وګورې دې منشور ته علم تر الى الذين نغوري تاکتان تتولوا چې دوستی کې قومن قوم د يهوديانو سره دا منافقان دي تولوا چې دوستي کوي قومن غضب الله هغه قوم ته چې غضب پر الله تعالی عليهم پر ایمان ما هم منکم نه دي د تاسو نه دي دا منافقان د تاسو نه اي مسلمانانو منافق کله مسلمان دی وي ولا منهم ان د يهوديانو نه د يهوديانو نه تاسو نه دي دې په ګلابل څه شي ده ويحلفون على الكذب او قسم خوري په دروغ باندې دا منافق قسم خوري په دروغه هم يعلمون ادي عالمان دي قبح الكذب د قبح د کذب د دروغو چې په دروغه قسم خورم دا ورته معلومه ده اعد الله لهم تیار کړی الله تعالی دې د بار عذابا شدیدا عذاب سخت دی منافقانو به قسمونه ډیر خور اتخذو ایمانهم نیولی دی قسمونه خپل په دروغه جن جنتن دال عن ضررکم د ضرر ساتونه فسودو عن سبیل الله نبن شوی دی لار الله تعالی نه لار الله نه بن شوی دی فلهم عذاب مهین دی پر عذاب درناک دی لا عذاب درناک پر الله ورکی ټیک ته دنیا کې اته اصل کا لمزه وکا لن تغنی عنکم هرگز بدفن کې دینا موالو مالونه دی تاسو غډیر مال شو ولا اولاد ابن الواد دی من الله شیئا دا عذاب د الله تعالی نه یو شی اولئک اصحاب النار دا صاحبان نور دي هم فيها خالدون ادي په دې اور کې همیشوي اور کې همیشوي یوم پارت کې يبعثهم الله چې مبعوث کی ژوند کی دی لره الله تعالی جميعا ټول قیامت کې چې قیامت کې دا ټول راشي الله تعالی ته فيحلفون دی وایي دا دنیا ده فيحلفون دی بقسمون خوري له دی الله تعالی ته الله ته بقسمون خوري کما يحلفون لكم في الدنيا لکه چې قسمونه خوري تاسو په دنیا کې په دی باندې ويحسبون اغمان کې دا منافقان او کافران انهم على شيء مفيد منګ په یو شی مفیده باندې من الدين ودفع العذاب منګ ډیر ښه کارونه کو الا خبردار انهم هم الكاذبون دا کاذبان دي عند الله في حلفهم دا کاذبان دي پنځ الله په قسم کې ولي کاذبان دي الله ته دروغ پیغمبر ته دروغ ولي دا دروغ وای د دروغ وجه دا ده دا د دروغ وجه د منافق د کافر استحوذ عليهم الشیطان غالب شوه دي مسلط شوه دي په دی باندې شیطان شیطان په مسلط دي د کافر لارې ورته خسته کړی دا د اسلام لارې ورته بدرنګ کړی دا فانساهم ذکر الله دا د شیطان تسلط دی هیر کړي دی نه ذکر د الله ذکر قران ته وی طالبان قران ته هیر کنا ذکر لا اله ته وی لا اله ته هیر کنا ذکر مستوی مود ته هیر کنا ذکر بانګ ته وی بانګ ته هیر کنا فانساهم ذکر الله هیر کړي نه ذکر د الله تعالی قران عبادت مول اولائک دا کسان چې ذکر نه کوي دا حزب الشیطان دا لخر ټولګي د شیطان دی حزب الشیطان ټولګي د شیطان دی ښا دا ټولګي د شیطان او ټولګي د شیطان الا خبردار معانیو کې د خبردار معنا باندې څه تنبیه الا خبردار خبر شګوره ان حزب الشیطان هم الخاسر ټولګه د شیطان زیان مندي تاوانیان دي ذالینم حزب الله خده خدا په واقعیا کې حزب الشیطان دی ولی حزب الشیطان دی د مسلمان ته مشرک وای مسلمان ته مشرک وای دا حزب الشیطان دی مسلمان وای کافر دی یو زه مسلمان یم وای دا د کراچۍ کې اوسو کسان راوتی ته جماعت ته ډاکټر الله د پاکستان اچار دی اچار دی را بلا پکې ملاویږي خدای دې منګه تاسو بچک ان الذين يحادون الله ورسوله غسو چې خلاف کوي خلاف کوي د دین د الله نه او د سنت د رسول پاک نه خلاف کوي د دین د الله نه د سنت د رسول نه اولائک فی الاذلین دیو په مکان او په مقام د ذلیلانو کې اسفلین اسفلین کتبی لاندې مرتبه کې ولی داوز د اخر د صورت پورې بشارت ته مؤمنانو ته كتب الله لكل الله تعالى لا اغلبن انا خامخا غالب بهم ذو الله وي زب غالب يم انا ذو ورسولي رسول زما على المنافقين واليهود في الجهاد فجهاد كده کې نه ټینګيږي خانه الله مؤمن غالب کړي دي خوښ مؤمن غالب کړي دي په يهودو کافرانو باندې يهود نصارا حقار دي روسي د لمات ته دړې دړې کنه امریکای خبرو ته کیدو لکه نه ها دا مسلمان دی ښا امریکای امریکا چې دا خبرې کوي نعوذ بالله او قسم د خدای داوا کوي هغه چا سره خبرې کوي لیکن اسلام دې طاقت ته وګوره پیمنو طالب تسلیم کو وې دې لډیر لوی پیسې ورکړي دې په کارو کې اوس په بل سره ځا کوي روشي خبرې شروع دي دای تسلیمول دای دا د دې کمزورتیا ده چې طالب تسلیم کړي پس وای کمزوري شوخه دای طالب وې ستوي او امارات اسلامي ستوي او چې وی منو نو کمزوري شو کنه ویلې دي تسلیم کړی دي چې موږ کامیاب نشو شل کال کې روس کامیاب نشو دا شل کال د دوی شو نه کامیابیږي که شل نور تیر شي نه کامیابیږي دا لیوانه مسلمان ژوند دی کنه دی نه کامیابی نه مسلمان لیونه دی دی په مرګ نه دی دی په دې نه دی ښا الله دې دغه شان په عشق کې لیونی ساتي دا عاشقان د دین دی د پیغمبر دی د الله دی د پیغمبر دی د کتاب دی بشارت مؤمنانو ته لا اغلبن انا ورسلی وان الله قوی الله تعالی قوی دی په مدد خپل سره خپل دوستان له الله امداد ورکي پیغمبران الله مؤمنان الله الله قوی دی په مدد خپل سره انبیاء الله مؤمنان عزیز غالب دی ضرور دی فل جهاد بنقمه اعداء الله په بدل اغستو د دشمنانو د الله دینه بدل واخلي الله به دینه بدل واخلي ټیک ده سلوی پنځوس مؤمنان شهیدان کړل کنه خو 133 کافران راوصل نور جیل تک خپل مردار کړ مؤمنانو به شهیدان کیږي مړیږي بنا مؤمن ته مرتبه پس ملاويږي د خدای قربت ته په دې په شهادت هغه په شهادت تغاړه یې خدا خوشاله دی او کافر چې مردار شي هغه سدي الله تعالی وای مؤمن او دې پیجن د کافر قران اوایا چې کافر او پیجن دوست او پیجن دشمن او پیجن اوس مؤمنانو ته ویلا تجد قوما یا ته مؤمنانو ګوري خو لا تجد قوما انمومي لا ذات قوم انمومي تا قوم لا دا في قوم تب نمو لا تجدو نمو قوما يو قوم يو دلا يو قوم مسلمان من حيث المجموعة خطاب كي لا تجد قوما نبهم يو قوم هر ملک چی چې ایمان راړي په الله او پر رسول باندې او په آخرت باندې چې دې ایمان راړي په الله او پر رسول او په آخرت یوادون چې دای دوستیو کی یوادون سمانا چې دای دوستیو کی دې به دوست ني من دا غچا حد الله ورسوله چې خلاف کوي حد الله چې دشمنی کوي خلاف کوي د الله او د رسول دې بچره دا دوست ني نو مسلمان به د کافر دوست نه جوړي طالبان چې کوم مسلمان دوست شو په دې پوه شي دا منافق دی دا منافق دی چې کوم مسلمان د کافر دوست جوړ شو نو قران فتوی ته وګوري یو فتوا استاد یو فتوا د قران د الله د درس الله یو فتوا ورکي پیغمبر فتوا ورکي یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم په یتیمانانو کې فتوا درکې او په تا کې به فتوا نه درکې دا فتوا ده کنه طالبانو هر مسلمان هغه دې سوچو کې ښا لا تجد قوما انمو مداس یو قوم هغه قوم څوک دی هر ملک کې چره چې ایمان راړي په الله او پر ورځ د آخرت باندې یوادون من حد الله چې دی به دوستی کوي دا هغه چا سره چې خلاف کوي د الله او د رسول الله چې الله او رسول خلاف کوي اده بور سره دوستی کوي هغه سره بچر هغه ستا دوست نه دی نو کافر ستا دوست کې دی شي وي قران ته وګوره کنه چې قران و استا نشي دوست کې دی نو ته په څه دوست کې ها والله دې مسلمان له قران ورولي عمل دې په الله ور من حاد الله چې خلاف کوي دا الله او رسول الله ولو کان اباهم اگر کستا پلار وی هغه ستا دوست نشي کېدی چې کافر دی ګور پلار دی دوست نشي کېدی چې کافر دی ښا ته مسلمان پلار دی کافر دی هغه چیرې ستا دوست نشي کېدی لري مزه راشنې دې د تکور کې یادای و ابناءهم زامن چې زوی له کافر دی نو که زوی دی هغه کله ستا دوست دی خدای وی دا زوی دی دوست نه دی کافر دی ښا و اخوان امرونه رور دی دی هغه کافر دی ستا دوست نه دی ته مسلمان هغه کافر دی ټیک دی یو مور نه پیدا شوی یی هغه ستا دشمن دی نو چې الله ورته دشمن وای موږ ورته وو کنه وعشيرتهم قوم قبيله خپل خپلوان قوم قبيله لي کافر دي هغه ستاسو دوستان کې دي شي څومره بدګوري ورته او دا آیات وی نازل له پشان د ابو عبیده بن جراح کې لا يوادو لمن حاد الله ورسوله ولو كان آباؤهم اگر کپلاران دی ابو عبیده بن جراح په بدر کې پلار مخې لراغه پلار کافرو چې پلار مخې لراغه په غزا د بدر کې لاړ په لته وی وه په خپل پاره و دا وی داغه په حق آبا او داغه په حق کې دي وابناهم دا په حق د ابو بکر کې دی ابو بکر زوی کافرو اسلام نور اوړي لاړ ورپسې لاړ ورپسې نو هغه ته نو تختید هغه ته داسې او تختید بچته نه هغه په زلال قتل و ته تورې ولا را بغوله خو چې هغه په حرکت پوه شو پراتلو چې دغه میدان نه راوته ما پسې هغه تختید دا په حق د ابو بکر ده دا بل و اخوانو دا په حق د مصعب بن عمر کې ده مصعب بن عمر کې وای دا د قتل کړو په بدر کې عبید ابن عمر عبید ابن عمر د ضرورو هغه په دې ورغه هغه قتل ک خپل رور او کافرو اسلام داسې اوچت کوي ښا اسلام داسې لغه کوي هغه وای نو دا چې قتل ک په بدر کې دا عبید بن عمیر ښا مصعب بن عمیر قتل کو دا مصعب مسلمان ها بن عمر د درورو عبيد ابن عبيد ابن عبيد بن عمر اغه قتل او عشيرتهم دا عشيرتهم ټولو کې شامل لې پشان د عمر کې د حمزه کې د علي کې د عبيد الله بن عبد الله بن حارث نور اصحابان هغه به خپلوای ته نه قتل خانه مقابل کې به کافر سره خپلو رشتہ دار به وو درد به ولا ورکو درد به ولا ورکو ښا ځکه هغه لا الله سرټیفیکیټ ورکړی دی رضی الله عنهم وردو عنه او ما تعالی مونږه تاسو کو نن مؤمنان سکی او دی ګوري او مدد دعا نو مدد کوم جبرائیل علیہ السلام راغله او قران هم جبرائیل علیہ السلام راړي يدخلهم جنات داخلي بین الجنتون تجری چې بیګ من تات النار لاندې ډکوي نه نهرونه خالدین فیها مشوي پدې کې رضی الله عنهم رضا بی الله تعالی د ذات مؤمنانو نا رضی الله عنهم رضا دی الله تعالی د دینا دا دا یو له سرټیفیکیټ ورک سند رضی الله عنهم دا سند دی رضا دی الله تعالی لدینا وردو عنه ادی برضای د الله نه دی برضای د الله نه اولئک حزب الله دا ډله د الله ده دا ټولګه د الله ده ډله د الله ده د یوې خدي د اصلاح د پاره صورت نازل کو د مؤمنانو د اصلاح د پاره قواعد ذکر کړ د کافر خباثت ورته ښکار کو چې کافر ستا دوست نشي کولای ښا الم تر الى الذين نګور هغه منافقان تولوا قوما غضب الله عليهم چې دوستی کوي هغه قوم سره چې غضب کړي الله تعالی چې هغه يهوديان دي په دی باندې ما هم منکم ني دا منافقان تاسو نه مسلمانانو ولا منهم ندي يهوديانو ندي دي ذان لا راميان دي لا نكن دي لا ويحلفون على الله على الكذب هم يعلمون نتوحيد اول كي اثبات تسوكو اثبات رسالت اثبات رسالت قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها اثبات رسالت پای کې وکړو او بیا ورته د مظاهره هغه حکم بیان کو او کفاره دا غي بیان کو چې لا خذ نشي کېده دا ساز بي بیان دي ته به کفاره ورکه او کفاره حکم ورته بیان کړه د کفاره او حکم ورته بیان کو چې تاسو به کفاره ورکوي او که کفاره ورنه کړی هغه نمخ کې به تدې سره بیا ورته قواعد ذکر کړل قواعد د مسلمان ځان لا ډله دا کافر ځان لا ډله دا مسلمان وی خی چې و مسلمان ویښ شه په سلام کې ګوره په خبره کې سره تټکی کوي دومره ناکاره دي نو تاسو ته ځان ساتي تاسو نه ځان ساتي ښا تاسو ته ځان ساتي او لا اغلبن انا ورسلي اخر کې ورته وي مجادله کې رسم باطله ذکر کو نفاق تر کوي دغه موجب د عذاب دی ایمان اختیار کوي او سبب د ایمان رضا د الله طلب کوي اخر کې وی رضا د الله طلب وي بس رضا د الله الله راضي چې وي څه کوي انسان بیا څه کوي الله دې موږ نه پدې ناس ته راضي شي موږ بس عمل کوو موږ کومې توري وچلو توري خو مجاهدین وچلولې توري خو قرباني شهیدان ورکړه شهیدان قرباني ورکړه مونږ خو ناس یو مونږ سو کړو والله دې پرې ناس باندې مونږ نه رضا شي لا اغلبن انا ورسلي غالب به ذو رسولان زما خود ته د الله شه الله ستاده مکه ته کې جدا پورته اسمان ستاده خود ته د الله شه نو په اخر کې ورته وی توحید رضی الله عنهم وردو عنه بشارت ورک او دل توحید مسله ذکر کړه چې ځان حزب الله تراولا توحید لا اغلبن انا ورسولی توحید شو ورسولی رسالت رسول پاک شو ها تخفیف بشارت شو جهاد جهاد راغې او مشورې د جهاد د پاره کوي مشورې کوي د جهاد د پاره نو دا حکم ورته راغې د مسلمانانو هغه قرباني ذکر کړه من حاد الله ولو كان آبام وابنام واخوان وعشيرتم اولئك كتب في قلوب الايمان ويدهم بروح منه دا د مؤمنانو غلغه ذکر نو تو سلور واړه پنځه واړه مسلې په دې کې راځي انفاق کوي انفاق کوي حاصل له صورت راوته سو لا اله الا الله اوس ورته سوره حشر وای دا مدني دی دا سورت حشر تانو دا مدنی سورت دی الله تعالی ورته په سورت حشر کې وایو مجادله مدنی وا او سورت حشر مدنی دی ظلم دا سورت حشر مدنی دی مدنی د مدنی سره ربط اسمی او بل ربط د دې ځای سره لګي طالبانو رضی الله عنهم وردو عنه رضا بيدید الله نه نو ته به الله نه رضا کې رضی الله عنهم رضا به رضی الله عنهم رضا به الله تعالی د دینه رضا کیږي الله د دینه په سبان دی په تسبیح باندې سبحا چرته ماضی وای طالبانو چرته یسبح مضارع وي رستو به مضارع وي دلته ماضی وي ماضی وي مضارع وي مطلب دا ده دائما تس مرات دوام ده دائما تسبیح وي الله تعالی لرا مرات دوام ده شپا د رضی سفر حضور ار وخت کې نازل شوه د پس د سورته بینینا سورته بینه مخکې راځي کنه داغین بعد نازل شوه دی په بینه کې وای بینه تاسو تراله هغه بینه سره رسول من الله چې رسول له الله بینه رسول من الله چې رسول له بینه در تراله ومنه دې رسول په خبره کنه مدعا د دې صورت هو العزيز ذا الله تعالى عزيز ذي ضرور ذي لاغلبن انا ورسلي الحكيم حكيم ذي مهلت ورکول کی مهلت الله تعالى ورکی او الله غالب کی مؤمنان اوس ورته انعام ذکر کوي ښا دا تخویب دی کافرانو ته بنی نجویر ته مؤمنانو ته بشارت ده تخویف ده کافرانو ته بني نذیر ته بني نذیر د مدینې نه چاپیر اوسېدل ډېر مفسدانو الله وی هو الذی لا الله غذات اخرج الذين كفروا چې خارج کړه وی باسل آ کسان چې کافران دي من اهل الكتاب دال کتاب نه هم بني نذیر من اولاد هاران د بني نذیرنا اولاد هاران انو من اهل الكتاب ځکه دا خو يهوديان دي کنه اهل کتاب دي کنه بني نذير تشریح دا دغه دا دا اغلبن انا ورسولي هغه اجمال دا تشریح ده من دیارم د کورونو خپلونه د ځایونو خپلونه دیارم د لوی قلاګان جوړ کړی وي یو یو قلا کې به زر تر شپږ سوا 2000 اوسېدل هغه نه چرته دی وتل دور لوی باغونه یو لوی لوی باغونه یو من دیار ابن کورونو قول اول الحشر ندلته به طالبانو تاسو معنا کوئی داسې د اول الحشر په یو حمله باندې په یو چړای دوی می تاجت را نه غخه وی باسل دیلرا د اول الحشر په یو چړای په یو چړای په یو حمله باندې خو چې مؤمنانو په حمله وکړه نو په یو باندې دای کې د ګیدړو مرزغه نو لاړو تخدیدل لاول الحج په یو چرای دا مثال لا اغلبن انا ورسولي کنا اول مره رسول پاک ویلي دي اخرج اليهود من جزيره العرب وباسي يهوديان د جزيره د عربونه د مدينه نه لم يصبها ندي رسیدلې دې ته دا په خوا ده دینه دا نور رسیدلې ښا اخرج من جزيره العرب هذا في ذم انو دا رست په زمانه د حضرت عمر کې بیا راغلي وخت دی بیا ویستل دا خو په دغه وخت کې وباسل د رسول پاک په وخت کې په ورځي په دای د کافر امداد کړي دي د عذاب امداد کړي او با سي ما ظننتم تاسو ګمان نکو اے مؤمنانو ان یخرجوا چې دی بخارج شي په یو ځل باندې دې سره ډیر جنگ کول غواړي په یو ځل دی نه خارج کیږي دا کوي پاخه پراتو د کومې زمانه نه وظنوا او دی بنی نذیر دا ګمان کو انه مانعتم چې موږ له انه موږ چې مانعتم منه کې موږ لره حسونم قلاغان ردی لولو قلاغان وی پکې زرګونه کسانو سیدل من الله د عذاب د الله تعالی نه من الله من عذاب الله فاتاهم الله نراتلو کې ته قهر د الله من حيث لا طرفنا لم يحتسبوا لي ګمان نکو په قتل د رئیس کعب ابن اشرف کعب ابن اشرف د دې مشرو کنه کعب ابن اشرف د اسلام دشمنو د پیغمبر دشمنو او حدیث کې لوی د بیان مستقل راغلی دی بخاری راغسته دی کعب ابن اشرف په ډیر عجیب حکمت سره وجل دی ښا وظنوا ادا غزا د بنی نذیر سره پر ربیع الاول کې من سنه الرابعه بعد احد فسنه رابعه کې پس ته احد نشي وخا دا په کم کال کې شي وا په سلورم کال احد په دریم کال باندې و دا په سلورم کال بنی نذیر سره بنی نذیر ډیر امداد کړو د کافرو دی له زایونه ور کړیو وسلی ور کړی وی خوراک ور کولا الله وی دا خو ته کلی کی دشمنانو دي چار چا پیر دی لري کا جبرائیل علیہ السلام راغه رسول پاک دی وی هلا را پاسا وشوي نو رسول جبرائیل علیہ السلام مخ کی مؤمنان رسول پاک ورپسې لاړل دیتا دی خو تصور نکو دا غي خلوی قلاګانی وی لوی زایونه الله په رعب واچو رعب دوه ورځې پنځه ورځې مونږ وځو وې دې مولت ته درته وځي بس په لیکړې کړي ځان سره غستې او وتل یخربون بیوتهم خرابول به کورونه خپل هغه به را غرزول ګور دور آرامیان دي ښا خپل کورونه به را غرزول لیا تا تسكن هل مؤمن مؤمنان پکې پارام پاتې نشي نو چې تل نو ستنې ته به ور ورته کنه ستنی باندې ولاړ وینا کور به راو غوړې وای شي چې مؤمنان پکې پاتې نشي دوره بنیت دي کنه سره دین وای یاره کور د سکم پتان لري ولا وای شي دای برا غوړول کورونه دایغه بنیتای ته وګور به ايديم پلاسونو يخربون به ايديم پلاسونو د يهوديانو کچره نه لوي لیکل الله تعالی په دای باندې جلا وطني الخروج من المدينه الى الشام د شام ته وشړل خاص شام ته وشړل کچره نه وي لولا ان كتب الله او کچره نه وي لیکل الله تعالی په دای باندې جلا وطني دا جلا وطني نه وي شام ته نتلل لعذبهم بالقتل والسجن عذاب کړو په قتل او په جیل سره کما فعل ببني قريظه لکه کړي وو بني قريظه سره بني قريظه جیل ته واچول ځوانان قتل کړل ولا ولهم في الاخره دي لر په اخرت کې عذاب النار عذاب دور دي د دنیا عذاب هغه د اخرت عذاب ذالک دا جلاوطنی چې وطن پر خودل هدی لاړ الکورونه ها سروان کړ بانهم شاق الله ورسوله دی خلاف کړو دا الله او رسول الله الله نه ادا قانون دی فهو من يشاقق الله تو چې خلاف کوي دا الله نه او د رسول نه فإن الله شديد العقاب الله ذا عذاب ورکون کړي دا بني نذیر چې تلل نو دلته خې کجوري وي لینه یو قسم کجوره ده په عربو کې ګور په سونو قسمه کجوري طالبانو یو قسم نه دي په سونو قسمه کجوري دي دومره کې سمای دومره دومره ګرانې ګرانې په شپږ سو ریال باندې یو کیلو دی په شپږ سو ریال یو کیلو کجوره دا دې کجوري پکې دي خان دا سنجان ولي سيب دي الله غريق رحمت هغه پاتې شو هغه کیسه کوله تاجبا هغه ته معلومه دي کې سودایو منته کتیبه تفوس به کو هغه وخت کې په شپږ سو ریاله چې کجور کیلو ملاویږي دا دا څومره قیمتي کجوري په دې کې وځه حکمت دي په سونو قسمه دی په د تمام مرزونو علاج دی په دغه کجور ټول هغه پیجنې نه یو اجو پیجنې لا نور پیجنې عنبر پیجنې یو سو نور لساتبته پیجنې لشلمه پیجنې انور غو نه پیجنې په سونو قسمه دی ایا ټول دې مرزونو علاج دی په کې دغه عربو کې د زړه مرض کم دی زړونو مرزونه عربو کې کم دي یو غي کجوره خوري یو زيتون خوري وشي او کجورو کې ډېرې فائدې ما قطعتم اغج پرې کوي دا ما قطعتم اغج پرې کوي من لینه نغلینه کجورنا دا یو قسم خرما دي ډېر قیمتي ښه مؤمن اختیار دی هغه خلل او تختیدل اوس که تاسو پرې کوی او سمبالوی او که پرې کوی اختیار مې نه درکو او لاړ غي شام ته جلا وطن شو بني ندویر ټول لاړ شام ته نو یو زمونږ نه بدل نه اخلي دا بني ندویر کې يهوديان دي ردي اسرائيل کې يهوديان دي ردي هغه یا غرض یې دي ای وی وار که عربو ته په تاسو هم درځو اول لا چار چاپیره برابرونو وایي اول افغانستان برابر او ایران پاکستان بیا وی تاسو پسې درځو هډیر رامیان دي ای په تاریخ ته ګوري دا تاریخ نه دی خو مسلمان کله کېدل غواړي هیڅ نه چې کولای سل پاپړا یو لوړ نو ما خو علاج دا دی او دو اسرائیل ته فټ کړي ایو دو درې امریکای ته فټ کړي چرته نه هیڅ نشته دی دور یریږي د مرګ نه یقین ساته وای دا بنیان دی کې د د د د منګه کوم راړ نشته منګه منګه پیژنې منګه کوم راړ پکې نشته هغه چې کښ واورین تختی دا قشان دی دی ښا هڅه تا ته غړ پړ خاري قران وای تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لرکا په دې ته د خدای مسلمان کلک کی چې مسلمان کلک شي په وعده باندې د الله او په الله په کتاب یا تخ یا تختا د الله د رضا لپاره کوم مسلمان د ملک حفاظت د اسلام حفاظت کوم خدای شته کې دی راځي چې سترګې ورته راوبات کی د مرګ نه ډیر یریږي مسلمان نه یریږي مونږ یا نن مړو یا سبا مونږ یا مونږه ما تسلیم کړی دا یا نن یا سبا کنن نه که سبا یا مرګ د غون شال مونږ هر وخت تسلیم کړی دا خان دین منی مسلمانانو ته الله وی وګوري مؤمنانو لا اغلبن انا غالب بهم ذو ازما رسولانو ګورا ما قطعتم هغه جتاتو پرې کې اے مسلمانانو من خیرن اسونا ولا رکاب نه مرکوب نه اسونا نه پتاسو خان نه پی اسونا زغلول دي ولكن الله يسلط رسوله لیکن الله تعالی يسلط غالب کو مسلط کې یعنی غالب کو رسول او رسول خل علی من یشاء فاشا چې رضا وشي والله على كل شيء قدير الله تعالی پارشمان قادر دی هغه قدرت لري هغه قدرت لري لک مؤمنانو هغه لاړ څومره په زورګونو کسانو هغه هغه زورګونو کسانو باندې الله رعب راوست ما افا الله هغه غنیمت ک الله تعالی على رسولي پر رسول خپل باندې من اهل القرى د اهل قراونا اهل قرا څوک دي بني قريظه بني ندوير د دې د ازمکه رايونه او جیداد او باغونه ول ورکړ نو هغه پاتې شو مسلمانانو ته او هغه لاړ اخر په اول حمله سره په یو چړای باندې غی لاړ نمر ډرپوکو په یو چړای لاړ فلله ولرسولین د پاره د الله تعالی دی او د پاره د رسول الله تعالی دی دا د پاره د الله دی وللرسول یامرون فی ما یشاء وهو الخمس فی زمه مته بادشاہ واخلي او سلورم ایسبا هغه نور یې سی بس کوي نو ول هغه با تقسیمي لازمکه وقفي ده دا وقفي زمکه ده د دې امدن برادي او مسلمانانو به تقسیميږي ولې ذر قربا هغه ور کوي خپلوانو ته بني هاشم بني مطلب لا غيرهما دا دې ته ور کوي دینه ولې یتاما یتیمانانو ته غیر د بنی هاشم نه یتیمانانو ته به ورکي والمساکین مسکینانو ته غیر د بنی هاشم نه د بنی متولب نه وابن السبيل مسافرانو ته دا به وقفي پرتې دا زمګه به وقفي پرتې ښا د اوسه پورې دا وقفي پرته د خانه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې غیترال المطالبه کوله وینا دا به وقفي پرته اقشان وقف پرته ده قاف دا اولی وقف پرته طالبانو د دې علت وای کلا دولتن بین الاغنیاء د پار دې چې دا نشي متداول په ما بین اغنیاء او کې ځکه غنیان به بیا وای دا زمونږ نه موږ پښتو کې یو د پس انتقال نشي کې لا دولتن چې د پسې انتقال نشي او نه خېږي د پسې د بین الاغنیا بیا خو اغنیا به پکې وایي دا زمونږ ده هغه به ځان له لزر اکړ راکا دې به ځان سره شل زره اکړ راکا هغه بل به دیر زره اکړ راکا ګیزان پسې بیا به خو دې نه نه نه دا دغه شان ملاو شوی دا دا به دغه شان پرتی د دې آمدن برازي بیت المال ته بدی بیت المال ته بدی او پینځمه ایسا بادشاہ ته اختیار دی چې خپل خرج د کال خرج ته ناغاخلی ښه دا علت ټول دا د کېلا دولتن د ټول دا دا د دیدا د دیدا اصلي وجه دا ده ولې به وقفي پرته کېلا دولتن چې نشي دا متداول متداول څه مطلب پښتو کې څه مطلب چې نشي دا انتقال او د پسې به انتقال کې موږ به نه وځو نه دا بچا په انتقال کېږي نه دا به وقفي پرته یې دغشا دولتن بین الاغنیاء متداول چې نشي هغه پسې انتقال نشي هغه پسې بین الاغنیاء په ما بین د اغیان اغنیاء کې بیا مې دې منقسم کې بین الاغنیاء تقسیم وکي دا به جنگ ملاو شوی دا دا وځه قشان پرته منکم د تاسو نه نو اوسه پوری هغه مکه دق قشان پرته ده د بادشاہ خوخه ده پیجاره ور کوي چاله پیجاره ور کوي لو ډیر لو از مکه ده خلک پکې واخه کوي او کجوري کوي باغونه کوي لو از مکه او دور سر صبر از مکه ده اریان مشي تباریان شي خدای پاک دومره برکت دې زمکه لور کړې او الله وی دا مې دې د پاره وګوري دا انعام مؤمن لاغلبن انا ورسولي وګوري ښا غالب به امدرت لان بني ندور چرته وتل دومره لوی قوم دومره لوی يهوديانو او دومره پاخه پراتو قلاغانه دا به تقسیم کوي په چا باندې بیت المال نه للفقراء المهاجرين د پاره د فقراء او مهاجرینو دا باغی ته ورکیږي دا په جهاد کې اجزان او تا فقراء او تا مجاهدین او تا الذين اخرجوا من ديارهم هغه چې خارج شوی د دیار خپلونه اموالهم د مالونو خپلونه مؤمنان باقی نه راوتیو کنه اجغان هغه را شړلیو مهاجرت کړو نو للذین اخرجوا هغه کاج خارج شوی دی یار او د مالونو خپلونه یبتغون طلبوی فضلا ثواب ثواب یا جنت من الله الى جانب الله تولد وانا دا الله رضا لتلی وینصرون وینصرون امداد کی د الله وینصرون دین الله امداد کې د دین د الله ورسوله او د دین د رسول پاک اولائکم الصادقون فی ایمانهم و جهادهم دا صادقان دي په ایمان او په جهاد کې والذین انصار دا انصار دي انصار ابو طلحه انصاری نوم د زید ابن سهل ابو طلحه انصاری ته مالدار وشي ادوی راشي زما باغ په نیمه زما دوه خدي دی یو ته اخلا یو ما ته پریدا دا سي قربانای والو وای شي نو دا دا غي بیان کوي ښا والذین اغ انصار تبوؤ جزای دا انصار دا مخکی تللی دي رسول پاک د هجرت نه دوه کاله مخکی حاصل کړي د ایمان هغه مخ کې تللی دی ښا نه قبلهم په خواوینا فلا يخرجون عنه نه خارجيږي غید دینا غید مکه مدینه نه خارجيږي يحبون دوس کني غي دغه مهاجرين من هغه تو هاجر الیم چې هجرتو کې دیتا چې نور ورزي دی ولا ځای ور کوي راځي وي اون زغه ځای دی کور دې ځای دې مکان دې هر څه ډیر دي يحبون ذول کوي من هاجر اله هغه چې هجرت کوي دیتا لا یجدون مؤمنا مؤمنان انصار فی صدورهم پسینو خپل کې حاجتا حسد حاجتا حسد مما اوتو هغه چې ورکړي دیتا هغه چې ورکړي دیتا حسد نه مؤمن مما اوتو دا هغه چې ورکړي دیتا د اموال غنیمتنا د مال د غنیمت نه دی ته ورکړی دی ای ډیر خوشاله بل سګي ويوسرون على انفسهم ورکی په دا مهاجرین ويوسرون ورکی دا مهاجرین على انفسهم په ځانونو خپل باندې د مهاجر راغی ا دې مخ کې تل دي یا د مدینه خلق دي نو چې مهاجر ورته هجرت وکي هغه غوړه کوي سبب کاری صبر اړو اسباب ول راړي تسلی ول ورکی ملمسیا ول ورکی زای ول ورکی ولو کان بهم خصاصه اگر کی پاغمان فقر او حاجت لغا خصاصه فقر حاجت لغا خپل په لوګه تیری او بل له ور کوي خپل ځان اوګه کوي او بل له ور کوي دا د انصارو صفات د مؤمنانو ښه انصار قبل الهجرت دي یا بعد الهجرت دي خو صفات دا ده د انصار صفات اغه ذکر کوي ولو کان بهم خسار اگر شي په دې باندې او څوک د حضرت علی په باب کې لیکي څوک د نور اصحابانو په باب کې مختلف راځي خو د مؤمن دا صفت ده هغه انصاری دی انصار ولو کان بهم خفافه ذان وکي هم مهاجر له دغه ور کوي ځان وی کوي او د بل حاجت پوره کوي دا کمال لخوا انسان کې صفاتم داله خپل ځان رستو کا بل مخ ومن يوق شح اغسو چې بچل بخل لنفسنا فاولائک هم المفلحون دا کسان بهر من دي دا کامیاب دي دا دا کامیاب دي هغه هجرت کوي خیری ته ویوی خیری مګرد حسد خیری بغض للذین آمنوا کسان ته ایمان راوړل ربنا ای رب انک رؤوف رحیم پته عزت بخون کې او رؤوف مهربان او رحیم تم نګورا دا انصار دا صفاتو کوخه دا انصار کوم صفات راغی دا ډیر ګران کار طالبان دا کوي ښه چې بل راشي مل مراشي بل راشي ځان رستو کا هغه مول کا ځان رستو کا هغه له انتظام الله بس صفت کوي اول تخذ الله ابراهيم خليلا ذکا او د دې ځای نه زجر ور کوي خا تخفیف دی او زجر کوي ظالمان منافقان اوس قبيله وا هغه اوس قبيله د مؤمنانو نقصان لټو نو الله تعالی وای شکایت نه بیانې حماقت الم تر الى الذين نغورتا کثر نافقو چې منافقان دي چې دا اوس قبيله دي یقولون ویدی لاخوانی ورونو خپلتا کوم ورونو ته بني قريظه اخوانهم الذين كفروا هغه چې کافران دي من اهل الكتاب ذال کتابنا بني قريظه دا رونه د دې سوق دي بني قريظه بني قريظه او تويدا سوق ورته وی ویلا بنا لغه اوس قبيله اوس قبيله د دې بني قريظه تويو يقولون لاخوانهم الذين اغ چې تاسو سره څوک جنگيږي هغه سره به مرګري کیږي ښا ابدا دائما من به تاسو سره مرګري یو ښا ولئن قتلتم که تاسو سره پیغمبر اصحابان جګړه کوي وین قتلتم که جګړه کوي تاسو سره رسول پاک اصحابان لننصرنکم نو خامخا من به تاسو امداد کوو دا اوس دی بني قریظه ته وای خامخا من به تاسو امداد کوو الله وی والله یشهد الله شاهدی کې انهم لکاذبون دې دروغ وایي کوم دا شاهدی کې ته په خپل بیا وای ظاهر کې ښکاری شاهزاده ناصر علي د ایران چې داګه دشي نسپلو سره کندو ته دانګي ته په خپل ډز نه هغه ده سره ولې اخرجو کړي خارجو لشي د لا يخرجون معهم خارجيږي د سره الله وای قسم دې کړي خارجيږي د نه خارجيږي تر درو کوي ورته ولن قتلوا کچری قتال کول شي جنگ اغا بني قريظه سره لا ينصرونكم د امداد نه کې استاسو ولئن نصروهم کب فرض قسم می دی کړی امداد کی تاز یولون الادبار خامخا ګرځي بشاګانې تختبا اسی بدرشی تابه تیزی چې په خپل به تختی ثم لا ينصرون بیا به د امداد نشي کوله بیا به د امداد نشي کوله غزا د بدر ته وګوره کنه غزا د بدر کې څنګه په ولسمه د رمضان وا په دویم کال باندې وګوره لانتم اي مؤمنان خامخاتاسو دا تسلی ورکی لا اغلبن انا ورسولي لانتم تاسو اي مؤمنان اشد رهبتا سخی د جهاد د خوف نه رهبتا د يرنا د خوف نه فی صدورهم پرونه دي کافرانو منافقانو کې من الله د الله نه الله نه دور نه یریږي لکه چې مسلمان نه یریږي ذالک دا خوف کلا کلاګانو کې کلا نه دن وشتل کوي خانو ناس کوری او وشتل بهر کوي الا فی قرى محصنه مگر په هغه محصنه هغه کلاګانې چونګچ یا پخې کلاګانې چونګچ څه مطلب پخې کلاګانو کې دن نه نافي داغي نه دس کوي هغه ولي وقلوبهم شتا هغه ښکاری تا ته او چې الله اکبر کې دې نساوتي بیا تفتیدلی ذالک بانهم دا په سودې سره قوم الله یاقلون دا قوم دې نه پويږي نو دې اوس والا قریزه ته وی موږ بدر سره یو اوس والا سوي قریزه ته موږ بدر سره یو امریکا مرچاته وی بزتا سره بیړای درله او بیړای کونه کې نیولې ده ای بیړای درل ادای په بیړای سره یری بیړای میړای نه ایمانی جزء ایمانی جذبه غواړي بیړای میړای نشته د سړیا سبا کافی دې سبا بیړای کته وای چې هغه داسې جوړ کړی چې د دنیا ټکنالوژي پاغي اثر نه کوي نه لګي د دنیا ټکنالوژي کنه د الله طاقت منې کنه دا الله طاقت خو په اثر کوي کنه ته الله ته متوجي شې چې غر کوي نه لکنه تر دا ارتنا الله یې غر کوي خو ته الله ته متوجي تا خپل الله پرې خو دې خپل پیغمبر دې پرې خو دې ستا په مادي سيزونو باندې عقیده ده او په الله دی عقیده نشته دی دا مسلمان ذلیل تبا ذکر په مادي چیزونو باندې عقیده دا د الله په قدرت عقیده نشته دی چې جواب نشی راتلې وای نشی راتلې کنه وای شي نشی راتلې دا د کافرانو سازشونه دي کوي به اوس یې بیړې در روانه ده بیړې نه روانه ګوادر ته چللې چې ګوادر جوړ نشي دای په سبانه کوی باندې ګوري چې ګوادر جوړ نشي مطلب دا دی ولې پاکستان متا خشي پاکستان به خو باس هغه اوس دی الله دې خیر کې چې په مزګزار او ټیکسونه لګی چې کوم یو سړی جمعه ته دی 15 روپۍ به ورکړي ځکه پارسي خو ټیکو له بوز نه چې بدای ټیکسو لګی بیا به خلک منځونه پری دي نو چا ته 15 روپۍ دې ته خیال نشي چرته غوی زامن دي ځکه په ارخ خو ټیس کولاو به ټیک څه سپری نه قدر خدای دې ورته خیر کلا غټ سړی وي بلستنه کې مخ کې ګورلا وارو کلا دا کافر دا دی شی دی کافر تابع دی ته د کافر تابعداري پریدا ته یقین لرې تا دې زمکه نه خدای سره جوړی کنه چې تا له سن درکې دې کې سن کېږي مونږ ته کافر محتاج دی خدای شته کې مونږ کافر ته محتاج یو مسلمان له الله غ خطه ور کړی ټول کافر ورته محتاج دي د دنیا کافر صرف پاکستان افغانستان څخه دا دوه ملکونه دي دي ته کافر محتاج دي دي کې هغه ډایمنډ دي هغه قیمتي اشیاء دي پکې هغه تیل دي پکې شبرغان کې یو ځای دی 1500 کال تیل هغه کې نخلا دي 1500 کال تیل پای کې نخلا دي دوی وایي موږ په پې پغې ته وباسو وښوي هغه چې په کابل زور کوي تر ځامن نه دي چې زور لکې وسره اې شبرغان تیل ته زور کوي هدی وایي دا دنیا وټول مري توارو کا امام مهدی ته دی الله ذرا ولي زه خدای دې زرق کار کی ندی اوس مثال د شیطان دی قریزه ته وی مونږ تاسو سره یو هغه تختیدل بیا نور سره ونی مرګتیا کوله پوه شي هیڅ یو نکړ نو د مثال د شیطان شګه نه کما مثل الشیطان د دې کافر مثال په شان د شیطان دی کما مثل کما مثل الذين فمثال مثلهم هي اکفر کافر شا فلما کفر هغه چې کافر شي قال وی وی اني بريء منك زه هزار هم دتانه اني يخاف الله رب العالمين زيريګم د الله تعالی نه چې رب العالمین دی شیطان وی اني اخاف الله و دې شیطان بي خدا دا خبرو کې مسلمان اریان کې انی اخاف الله دی ریګم شیطان وی د الله نه رب العالمین ا مسلمان وی د نه ریګم دی وی د نه ریګم دې سوي نه شیطان نه سیوا ده دا په بل واړی ول نه هغه کتابونه د کی سره راغلي د کراچۍ هغه مختر ته بوم لوي کی سره راوړل ده پکې نو هغه یو کسانو مالدار ډیر آی خور باندې به شیطان پیره کې ناس شیطان مکه نه ته اړول راوړل به هغه دمونه ممونه کول هغه زمانه چې ترواجو چا ورته یا میره کې برخي ساوسی میره کې یو لوی زبرګ دی غل وبوته چې بوتلا تیک بشوا صحیح بشوا او شیطان روانه کې هغه خو وی هغه ته حتی سوزله بولا بوله جوړو شو بیا درا حتی هغه پرې خدای هغه ټول تجارت لا دو میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې بنو تجارت لتل پیدا زمو قربتا دغې دا قرات سکات اور شی ورته ډبل غورو برتی ثاوی نه پیدا سي روغني او تا کمري غدا به درته خدمت به کې مثال ور څخه هغه باندې به شیطان راغی شیطان ورا تاول ته بربنده وکړه چې بربنده کړه اخر برسیزا او علم ونه برسیزا واقع شه پاغي باندې واقع شه حمل ته واغت اوس ولا چل نه ورته اوس بس ګل کو شیطان ورته وی خخه کا مړای کا خخه کا مړای کا خخه کا چې خپل صادره ولا رباس هارون ته شیطان یې وګوره استاد غور مړکه دغه دور صادره ښکاری دوپټه اش لړا غيو کتل رښتیا دل را لې ته ویلی و نه و تختې دلې د پته نه لګي شیطان ورته یل ته خخه ده خپل نه دور آرامي دي ښه غل نه خي خو ساز خي نو بیا غره خخه هغه جراله به کته حقیقت دا شان خخه وا هغه یونس خستابی خوزا رايوس په دار یو درو په دار یو درو شیطان ول راغې وي څنګه چللې ای چل دا دې وګورستا بی خوزا نو ما ته سیده وکړه زبر اخلاص کوم شیطان ورته ایمان دې دې وې ته تړلې تا ته سیده څنګه په په اشاره باندې اشاره باندې ما ته سیده نو په اشاره ورته سیده وکړه نو فلما کفر تبرأ منه چې وې اذ قال اكفر کافر شه فلما کفر چې کافر شو اشاره باندې سیده ورته وکړه قال شیطان ورته ذه واده کویدن مې له دواړو انی بری امن کا زه بیزار ام دتانه کافر کو اشیطان رانی وای انی اخاف الله رب العالمین یریګم د الله تعالی نه چې رب العالمین دی دې د الله نه ډیر یریږي ښا ډیر یریږي موږ ټول غسه کړو دې یریږي انی اخاف الله ان يعذبني قبل القيامه دې سره دا خبره ده یریګم د الله نه چې ما عذاب کې په خوا د قیامت دا ترغیب ور کوي اوس په قتال باندې چې مؤمنانو جنگ تک لک شي د کافرو کلک شي د کافر جنگ ته یا ایو الذین آمنو خبردار کسانو چې ایمان راوړ اتقوا الله یرید الله تعالی لفی ترک القتال جنگ مبس کوی ګوره که مسلمان جنگ بس کو تباہ ده ولتنظر نظر دیو کی نفس نفس خار یو نفس کل نفس ما قدمت هغه چې د مخکې کړی لغدن سباره دلا قیامت ته تاسو فکر کړی دي څه عمل لګل قیامت ته ته واتقوا الله في ترك القتال ويرجد الله نه په ترک د قتال کې وغيرها ان الله خبير بما تعملون الله خبردار دی پای تاسو عمل کوي خو اخرت لري څه عمل کړی دی د خدای د رضا لپاره وایا ولا تکونو مګي په ګناه کې کلذین پشان لا غسان نصر الله چیر کړی الله تعالی موږ الله هیر د خان پرې دوی دی تشوی الله یا دی نور حکم هیر دی امر هیر دی کتاب هیر دی پیغمبر هیر دی اصلاح د نفس د ځان د عقیده اعمال د بل مسلمان هغه ته وای خدای ته وګوره مکوا ارمان بکې لا یستوی برابر نه اصحاب النار صاحبان د دوزخ او اصحاب الجنت صاحبان د جنت اصحاب الجنت صاحبان د جنت هم الفائزون دا بهرمندي فائزون بالجنه وناجون من النار او نجات مو می دوزخ نه او جنت ته بدینو خود فایزانی برمن دي کامیاب دي توبیخ ورکی انسان له قوتاوت قلبي باندې چې انسان استاد عمر سخت زړه دی دا انسان ته توبیخ دی په قساوت قلبي د مسلمان چې مسلمانه دمر سخت زړه دی لو انزلنا هذا القران کجر الله وای ما نازل کدا قران علا جبل په یو غر باندې لرئیت ویني بت دی غر لره خاشعا ذلیلا خاشعا ذلیلا تا غر به ذری ذری شيخه ذلیل بشي متصدعا متشققا ټوټي ټوټي ذری ذری من خشیت الله دی یرید الله تعالی نا دا غر به ذری ذری شيخه غر غر به ذری ذری شي د قران د عظمت د ایمان راړي نو قران عظمت ته طالبان قران په ځمکه نازل نشو ځمکه نشو ځایول غربان نازل نشو غر نشي قبلول ټینګول په دریاب نشو نازل ولې دریاب ځایول نشي درې سي دریاب د خنشي ځایول کوم ځای ته نازل شو لنثبت به فؤادك لته نازل شه د رسول پاک د رسول پاک زړه دا د ټولي دنیا نه لوی دی ښا د هر مسلمان زړه د هر مسلمان زړه د زمکه د اسمان نه لوی دی تظن بانك جرم صغير وفيك انت ويا علم اكبر قلب المؤمن عرش الله دلیل دا ده زړه د مؤمن سره قلب المؤمن عرش الله نو یو عرش نه راغی بل عرش تا قران غر تا زمکی تا دریاب باندې نازل نشي قلب المؤمن عرش الله زړه د مؤمن دا عرش د الله دی زړه د مؤمن نو دی یو عرش نه بل عرش ته راغی زمکه کوم ځای ځای ولې شي تړیا غر در ته ټینګیږي نه پورته کوی قاب د غر نه دنیا نه چاپیر د کوی قاب غر دی که یو بل کیږي زموږ ځای رکیږي دا یو حرف دومره اثار اسرار دي نو قران یو حرف دی ها نو تاسو حساب وکړئ بیا بزمکه کې ځای نه زمکه نشي ځای ولې دا معلومه شوه د دې صاحب د قول نه ما لا معلومه شوه لكل حرف من القرآن سر فوق جبل قاف نو ځکه لو انزلنا هذا القران على جبل یو دا مسلمان دا زړه دی قلب المؤمن عرش الله تاسو زړه زمون دا عرش ته ورې چې الله ګور انسان چې مستودريږي الله اکبر کی حجابات ټول ختم شي الله سره حجابات ختم شي نیخ په دې غلي الله سره خبرو کوي الله دې زمونږه هغه مونږونه نصیب کړي الله دې د رمضان د قران برکات راکړي شکر وباسي طالبانو مؤمنانو له الله لوی مقام ورکړي خدای دې زمونږ د ټول اخره خاتمه په ایمان کې استقامت دې الله نصیب لو انزلنا هذا القران عظمت القران دې راه باشد کې پیشارت شهید هو الذي دا الله غذات دې قائل لدی مثالونو الله غذات لا اله الا هو نشته معبود موجود خدا ته صورت دا هو عالم الغيب دا الله عالم دې په غیب باندې دلیل عالم دې په غیب باندې او شهادت په حاضر باندې هو الرحمن الرحیم دا الله تعالی رحمان دې او رحیم دې دا رحمان دی په دنیا کې رحیم دی په آخرت کې دا رحمان دی چې قران ته کینولې دا رحیم دی چې قران ته راوستي هو الله الذي لا الله غذات لا اله الا هو نشته معبود موجود الا هو غیر الله تعالی نه بل اله شته بل مثال بیانون کې او بل کتاب نازلون کې بل پیغمبر را لګون کې بل اله شته لا اله الا هو نشته اله لا اله والذي ذا الله غذات لا اله نشته اله الا هو غیر ذا الله تعالی نه الا په معنا د غیرو صفتی سره راځي الا هو غیر ذا الله تعالی نه بل اله شته الملك هو الملك وغباد شاده بادشاہ د الله دغه والملك بادشاہ دی القدوس پاک دے الطاهر عما لا يليق پاک ته الله تعالی چې لایق نه یغه سره السلام مصدر دې په وصف سره مبالغت مبالغتن السلام ذو السلامتی صاحب د سلامتی علی یعنی یعطي السلامته من یشاء ورکی سلامتی هغه چاله چې رضا وي سالم ساتي ذو السلامت ورکی سلامتیا المؤمن مؤمن دی الله تعالی الله تعالی مؤمن دی وی المؤمن مؤمن دی الله تعالی نو د مؤمن د نوم معنا مؤمن دی الله تعالی امر ورکی مؤمنان لا د عذاب د جهنم نه د الله د نوم سمانا الله تعالی مؤمن دی مؤمن الله نو دا الله دی قدرت ته ور طالبان دا په وخت ګورم ګور بادشاہ هر نو کری ور کوي وزیری ور کوي بادشاہ خپل تاج چاله نور کوي خپل تاج د بادشاہي کنه چاله ور کوي نه ور کوي الله دې مؤمنان لا خپل نوم ورکو لکه تاج چې ولا ورکو مؤمن ته مؤمن وای تا ته تاسو موږ ټول مؤمنان یو تا مؤمنان یو خدای دې موږ کلک مؤمنان ساتي اوس الله تا ته مؤمن وای او د الله ته مؤمن وای د الله د نوم دا معنا الله تعالی مؤمن له امن ورکی مؤمنانو لا د عذاب د جهنم نه پوښوي په معنا باندې الله مؤمن له امن ورکی مؤمنانو لا د عذاب د جهنم نه امن ورکی خدای دې موږ ټول له امن راکړي استاد مؤمن وای ته مسلمان مؤمن وي نو مؤمن تا ته وای نو مؤمن رسول پاک وای دو حدیث راغلی المسلم المؤمن مسلمان او مؤمن هغه دی المؤمن من سلم المسلمون من لسانه ويده مؤمن کامل هغه دی چې بل مسلمان د ضرر د جبه او د zarar د لاس نه د دبا بچي zarar د لاس د جيبه بچا ته نه رسي گاوانډي ته خپل ته پردي ته پیجنې نه پیجن او چې zarar نه رسي چاته د مؤمن د نوم معنا زما د نوم معنا دا ده ستاد نوم معنا دا ده چې چاته zarar نه رسي په جبا نه په لاس باندې په جبه خدمت کو په جبا مینت کو سلام دعا په لاس خدمت کو جبا لاس دواړه د مؤمن په صفت کې چوچا لوا د مؤمن خوایا د مؤمن خوایا اجي د کافر سمره بد وای خندیر هغه بد وای دا سا دشمن دی ازلی دشمن دی خدای وای دشمن دی نو ته ورته څنګه دوست وای چې دا به زموږ دوست شي غلطي کې مسلمانانه مؤمن غلطيږي مؤمن غلطيږي دلته کې ښا خدای ورته دشمن وای لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء الله ورته دشمن وای ته ورته وای دوست وای تاسو د مؤمن د نوم معنا او پیژنده خطا نشي چرته ښا سوال در باندې وشي چې مؤمن ته ولې مؤمن وای وای د دې وجنه الله ته ولې مؤمن وای ذو السلامت سلامتیا ورکی مؤمنان له عذاب د جهنم نه دایمه المهیمن الله حافظ دی هر یو شلا نگهبان دی یعنی حافظ دی هر یو شلا العزیز زورور دی الله تعالی الله تعالی زورور دی الجبار قهار دی ذل جبروت والجبروت عظمته جبروت عظمت لوی شان د الله دی والجبروت عظمت جبروت عظمت تويخا الجبار جبار دی الغالب غیر مغلوب جبار دا معنا غالب دی نه کمزور الغالب غیر مغلوب یا ذل جبروت صاحب د عظمت دی المتكبر متكبر دی البلیغ الكبرياء لوی دی شان دا الله عظمت دا الله حدیث کې راځي کنه الکبریا او ردائی تکبر ما سره خای الکبریا او لوی موږ ورته لوی وای پښتو کې لوی ما سره خای انسان څه ځان ته لوی وای ته ځان ته څنګه وای چې زیم دا ما وکړ ته خو سړی دومره شي که یو پیچ در کې خراب کوم اس بدینی یو پیچ المتکبر بلیغ الكبریا لوی د عظمت د الله شان د الله ای برتر از خیال قیاس او ګمان وامه و زرچ گفت د اند شنیده مخانده دفتر تمام گشت به پایان رسید عمر ما همچون در اول وصفی تو مانده سبحان الله پاکی د الله تعالی لرا سر کی وی بیا وی سبحان الله سبعو پاکی بیانوی الله تعالی لرا د شریک نه د ولد نه عما یشرکون دا نه چې شریک وی الله تعالی سره شریک جوړي الله تعالی سره دا سي الله دې والله هو هو الخالق دا الله تعالی خالق دې خالق المقدر لما يوجد پیدا کون کې هغه چې موجود کوي خالق دې الله تعالی پیدا کون کې دې ښا مقرر موجودي البارئ بارئ ستوي جاعل الروح في الجسد لردون کې د روح د پجوسه کې ځکه نه ته یو جسم جو په خود پلاستیک د د خارې د ګټې د وسن ته به روح واچو کنه الله به روح واچي ګرځي بیا ته به روح واچو کنه دا کوم خلک چې بوتان جوړي کنه بوتان حدیث شریف کې راځي دی ته وای مصورون دا مصورین دي دا بوتان جوړی کنه نو دی ته وای قیامت کې دی په پتا عذاب گرفتاری الله وو شابه دي کې روح واچو نه روح واچول نشي په دې عذاب به گرفتاری دا فوټوان یستل ندی غقا دا فوټوان یستل نه دي خو نو بیا وی وی ابن عباس ته ته وکړه ویجی زما او کسب داده زه خدا فوټوان جوړوم ای قپلو کې د توتیانو د چنچونو د کونترو دا بل نور مرغینی خسته خسته هغه جوړوم دا خلک جوړی پکې نو ورته وی دا مو جوړو ښا دا مو جوړو دا خدیم جوړی دا مو جوړوي وی ولي دا په قیامت کې بیا الله تعالی په دې عذاب مصور اجي چې دې کې شابه روح واجب وی دا هغه سیز فوټو جوړو چې هي کې روح نه لکه ونه شو ګټه شو غرګې شو لرګې شو غر شو یو چمن دی باغ دی د دې فوټوان جوړو سیندرې جوړو خو فوټو مو باسا په دې کې خلاف د داشه دا موږ په دې باندې فوټوانو باتی کنه چې دا فوټو دی او کنه نو علما دې کې خلاف کوي کدا فوټو بیا حرام دی خوشي خدا فوټو نه دا عکس دی دا عکس ته دا قربانيږي ختميږي دا خو جوړول نه کوي کنه دا خو جوړيږي نه دي کې خو ګوتو کار نه کوي دا خو زیرم ګوتې ذاتي کوي په طالب فوټو باسي نو علما دي کې خلاف کوي ځکه بعضي جواز کوي د دې بیا جواز د فوټو کوي دی نیمه سینې پورې جواب د نومه پورې جایز دی او سیوا ناجایز دی دی کیو د احتیاط کوي محتاط خلک کوم دانه کوي محتاط خلک دانه کوي هغه وی دا نیمه پورې جایز لکه دی پیسو باندې راتش سره جوړ کړل دی یا حج له پاسپورت جوړي هغه له سر جوړي دا جایز دی المصور الخالق البارئ جاعل الروح في الجسد المصور في الارحام تصویر جوړی په ارحام او کیف یشا څنګه چې رضا او شی مذکر مؤنث تام نا تمام له الاسماء الحسنى دی الله نمونه قص دی الله تعالی لپاره نمونه قص دی من احصاه دخل الجنه چا چې یاد کاغی لره داخل بشي جنت ته دا وایي قران کې يسبح له مضارع ويخه التماذي دلته مضارع نماذي او مضارع دواړه یعنی دائما تسبیح وایا الله وایا زود شد در باب استغفار کن گریه هاو هم جو استغفار هم جو ابریزار کن د وریت پشان جاړه الله تعالی نه بخشش غواړه پاکي بیان الله تعالی لپاره هغه چې په اسمانونو کې دي هغه چې په ځمکه کې دي دا الله تعالی عزیز دی او حکیم دی عزیز دی او حکیم دی نو په دې صورت کې الله تعالی په سوره حشر کې د قیامت حال وي خوشي او د کافرو غداری او د کافرو بزدلی ا د مسلمان ته د جهاد حکم کو پوښوی جمعه مسلمانو دانو ته د جهاد حکم کو چې حشر په اول الحشر چې حشر د کافرو په دنیا کې خراب دی او په آخرت کې به حشر خرابي د حشر دا معنا حشر به دنیا کې خراب آخرت کې خراب ونی بني قريظه ته وګوره بني نذير ته وګوره څنګه چل مور سره وکه او دلته کې دا وای چې او د دې تعلق د کوم ځای سره دی د دې صورت نو او تعلق د دې د ما قبل سره د صورت لا صورت حجر کې اخرجت خلاصه د سورته حشر الله واحد لا شريك او رسول پاک اخیری بر حق پیغمبر دلیل رسالت قران دی نو قتال کوي د منکرینو د پیغمبر د الله د توحید د قران سره او وند ول تنظر ما قدمت لغت کې انفاق فی سبیل الله راغه انفاق فی سبیل الله فول تنظر ما قدمت لغت کې راغه نو پینځه واړه مسلې په دې کې څه شي حل شي توحید رسالت تخویب بشارت جهاد حاصل سره وته دا حاصل راوت اوس د هغه تر لبر ربط لګوي طالبانو لتخرج لئن اخرج په سوره حشر کې وی لئن اخرجتم لنخرجن معكم الله وی دروغ وی دروغ وی نازل شوی د پس د سوره احزاب نه احزاب اغلامونه په مدینه نور اغلی احزاب دول الزر فوج په مدینه راغې ا د مدینه درې سلور زر آبادی و درې سلور زر آبادی و دغه وخت کې او دول الزر فوج پر راغله په موږ به یو مسلمان پریدونا یو مسلمان په مدینه کې نه پاتې کی دا زاغي قصتو دا د ټول قوم من حيث المجموعه چې څومره د مکی نه چاپیره قومونه هغه ټول را جمع شیو نو الله تعالی وای هغه څه شو څنګه مې څنګه مې در لر کړ ها په باد باندې وې سل پاپړا یو لوړو په باد باندې مې څنګه والو زول نو دای په در باندې څنګه غالب شو خو مسلمان کلک شه ته کافر ته دوست مو وایخه کافر ستا دوست نه دی دوستی ورته مو کو قلبي قلبي دوستی مو کو تجارت ورته کو نوکری کو معاملات ورته کو خدا عقیدینا دوست به نه غني دا ستا دوست کې دی نشي دې درته په هر حال کې تا ته به ضرر دې بسل کاله مخ کې سوچ کې غتا ته به ضرر راځي خیال شریف ته عمره مسلمان پدی پویی نو کافر و بنشي نه وای دا نه دا دا نه ګوري طالبان د کافر یو دوستی او خیم کنه دنیا ته معلومه ده علما ته معلومه ده مفتیان ته معلومه ده پاکستان ته معلومه ده چې کاشکاش کرل بالکل جایز کاش کاش پیژنې د کرل جایز دي کنه په مذاهب اربعو کې جایز دي دا یا ساتي لکه د غنمو په شان فصل لقمقلو هغه تاسو شک کوي دا د غنمو د جوارو په شان فصل لکاش کاش پیژنې ان په مونږه بند کړ کنه په مونږه بند کوي نه نه کاش کاش پنه کوي ولې کې د مسلمان ګټه وا یره د کبار چا څخه دومره پراتو نقد پیسې به کور کې پرتی وي دوره به خرطول 2000 زر به غستی نو کاش کاش به بند کړ په مسلمان ګټه کې پر وزره کاش کاش کابل کې کوکنار ورته وای کنه دا ډیر خکېږي من کړه ما خپل کړی دي ځکه ما خپل کړی دي دي خلکو به کړل ټول دومره خو دا غمی دا نو چې په کوم سیس باندې زمیدار خکېږي نو هغه د امریکای نه په موږ باندېږي ښا هغه د امریکای نه په موږ باندېږي دا د زمیدار خکېږي او زمونږ حکومت دا خو د درې مې د کانان دی الله تعالی دې ورته هدایت وکړي د درې مې د کان څه کول شي وي قهر درویش بر جان ریش دا ظلم تاو کی چې خدای څه چلو کو عربو ته وای تاسو به غنم نه کوي په سعودي کې دومره غنم کیږي چې دا پاکستان نه دوه پاکستان نه راغی کیږي دومره غنم په سعودي کې کیږي دومره باردار از مکه دا پغی غنم بند کړ یا به تیل ورکو یا به غنم ورکو یا به تیل ورکو یا به غنم ور نو پاغي غنم کارل باندې کړ لګ لګ ځان لکرل شي او بل ملک ته نشي لګلې بل ملک ته نشي لګلې پاغي غنم باندې کړ اته وای کافر زما دوست دی زما د تر دی دی زما داسې دی شرم دلم د مسلمانانو او باشانو او شرمېږي او شرمېږي راشي قران او حديث تراشي غیرت درکې چا کم ځای نه واجو د غیرت ستنې خونی جوړه له وو تاسو راشي قران او حديث تکینه چې غیرت درکې راشي چې د کافر حقیقت او پیژنې کافر ستا دوست دی که دشمن دی منګه څه چلو ګوخان د خوار مولا په بام وې سو کلمه نه وای زبنګ په دې خو خبره نه لیکي خانه خو خدای پاک دې بادشاہانو کې غیرت پیدا کړي خدای دې دې کې داسې جرأت پیدا کړي خدای دې کې کلک مسلمان پیدا کړي داوای خو ډیره کلک ده چې نستعين بس الله نه امداد غواړه کنه فنستعين خو عملک کنه بيخديوزه فنستعين باندې عمل یو الله نه امداد غواړه لری کا امریکا را بولغو ورته دغه چې دې یریږي کنه دای دومره ډر پوکتی خدای مو رب یقینو کا وای وای مسلمان نوم د چیړو زکار جوړ شوی دی د کوم څه نشته دی چیړو زکار دی الله تعالی دې په دې صورت شان نزول د طالبانو یو صحابي خاطب سیب نه مې وو هغه بچي په مدینه مکه کې پراتو خذا وا بچیو ټول نو چې الته کې به سوق نو کنه دا نور چې تل د یقاربو خپلوانو رشتہ داریو نو غیبه په خیال کو د دې هیڅ سوق نو نه دی ویلره زما بچی خذه هغه سره بس چل کوي کافر مکی نو مکی کافر خډیر ناکارو ایو مسلمان سم تنګو نو چې سجل بګي وتا د وی راشه ته او چلو کا حکمت عملی وکا حکمت عملی دا وکا یو خط لیکا هغه ورکا ورته وای چې رسول پاک تیارې کوي تیارې کوي د جنگ اذان تیار اوسئ استاسو به خباسي د خاتولیک هغه په 3 دینار یا په 5 دینار باندې یو خذ لور کو هغه ته وی پټه کدا په پټ وړي لانی مشر له به ورکه د د مقصد دا چې دا خط دی وګوري نو دی به وای دغه مشر چې دا خو زمون سړی دی مون ته خبر را لیږي دا خو زمون سړی دی نو زما الوات ته بس نه وای زما خدي ته بچو ته هغه ته بس نه وای ته د نه مطلب نو چې خط ولېګو خذلې ورک نو الله دا صورت نازل کو الله دا صورت نازل کو رسول پاک حضرت علی رضی الله تعالی عنہ زبیر ابن عوام معداد بن اسود دا درې کسانې ولېګل په پاسونو باندې ورشي روزه الخاخ ورته وای د مدینې نه پینځه شپږ میله د مدینې شریفې نه پینځه شپږ میله لري یو پړاو په هغه کې به یو خزه ناشتي رسول پاک ورته وي او هغه ته یو خط ته غته نه راړي د جوړه سونه واغستل اهم بادرانو فداګانو لاړ چې لاړ اق ناشتوا هغه کجوري خړې پړاو باندې دمک ولو بس کی کجوري خوري کوخ له دمه ور کوي کنه دی لاړ او درې ورته په خط کاته کاغذ دراکا هه ما دا کاغذ نه وګوري ټول بدن کپڑے ولا وکتی چې سور تخو نو پټه واخله ها دې کې وګوره دې کې وګوره ځان ورته وساند کپڑے ورته وساندلې ما څنګه کوم دي وګوره تار سی وکړل هغه دوه اصحابان وای نشته ورته نشته ورته معلومه شو چې نشته ځکه چې کوم ځای به حضرت علی سی وای چر رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ نه دی ویلي خد دې څخه ده تاسو دوکه کېږئ ما خد دې څخه ده هغه ته وای یو خبر کوم درته اخیری یا درنه چټ جامې وباسو ایا خطر او باسه په عزت خبره ده تکوم دی عزت یا دا نجامی چټي وباسو وخته وخته دی ګورو او یا خطر او باسه ستا خو خدا په دواو کې چې غي پوه شي خبره خو مصممه خبره وکړه لکه من عزت کو د زنانه بیزتی بنه کې بی حرمتی بنه کې مشری کشری ارسنګ چی بیزتی بنه کې موږ د دې وجه نستا خیال ساتو او اوس زما پیغمبر ویلی زما پیغمبر دروغ نه وای یا خطر او باسا یا دی بیزتی کو بیا دنیا ته دی خو هغه پوښوا حدیث د بخاری دی دی راکیو کپړه باندې دا کونسه تړلې وی شاته ته خود خلوی لوی کنسای کنه دا خود به کنسای وي اوسم د خود کنسای اوسې ته نه بلخې ګړې جوړې کړې کنسای ته کټ کړې دا کې کټینګ ولا سر کټ کړې دی دا کې ولا کان ته نه جوړې پوښي هلکه د فرق نه ذکر جوړیږي دا سپاګلانې لیونو دلته اوس کټینګ کوي ښا نو دا اغلوې کنسای وي دلته نو په کونسو کې داسې غخته او غخته او غخته چې پته ونه لګي نه کونسای کې نخ کاری دو نو بیا غ کونسای په صادر باندې تړلې وي داسې دا دې په صادر تړلې وي هغه کلاو کو هغه کونسو کې هغه خد دن پټ کړو کمال کړو ښا هغه کمال کړو غره ناغه کونسای اوس ور دي اوس ور دي نو خاطر او باته نو دا خطوه دا خط دی حضرت علی سی وی ما درته نوی پاس رات وارو شو را دا خو لاله دي ته هغه نه کوم دې ته عزت هیڅ نور ورته نه وی ایرال خط چې رسول پاک وکړه خاطب سے به راغوخته په خاطب دا د سکړی دي خاطب سے ورته وی یا رسول الله ته تلوار مکو زه درته وام دا تاسو دغه چې څومره ناس دی دا چا پیره د دې ټول خپلوان دی تل کنه په مکه کې وی او وی دې ټول هغه ته خپل بال بچ پرې خو دې او دې راغلی زما ایسوک نو نو ما وی چې زما په بال بچ باندې غي ظلم نه کوي وهي تړيه ځونډي چې ظلم نه کوي نو ما دا خط لیکه چې دی بوي دی بوي چې دا زمون سړی دی نو زما الوات ته بغږ نه کوي ما د دې وجه نه کړی دي رسول پاک وی بالکل خاطب رښتیا وای حدیث کې راځي بالکل خاطب رښتیا وای حضرت عمر وی نه پرې د رسول پاک سر ولا وهم منافق دی رسول پاک وی نه دی بدری دی دی بدری دی بالکل نو دا آیاتون راځي نازل شه بعد احزاب نخا الله د احزاب لري کړی دي نو دای څه شه دی یا ایو بسم الله شروع کوم په نوم د الله الذي ظهر عداوته الكافر چې ظاهر کې دشمنی د کافر الرحمن بخبر المؤمنين چې خبر ورک مؤمنان لرا الرحيم بنزول سورة الممتحنه چې نازل کې سورته ممتحنه مربوط ته بسبح تسبیح وای الله تعالی لرا کلک توحید معنی ودرېږي او زجر بیانې ښا دا زجر دی اول مؤمنانو ته چې قائل توحید یې تاسو ولې تنګي وياكم تاسو لان تؤمنو بالله تاسو ایمان لري په الله باندې ربکم چې رب تاسو دې ان کنتم کې تاسو خرجتم خارج شوی جهادن نیت د جهاد فی سبیلی په لار د الله تعالی کې وابتغاء مرضاتی د پاره طلب درزا د الله تعالی تسرون الیهم بالموده تاسو لګي غیته په دوستۍ سره الخطوطه تسرون اليهم اسرار النبي صلی الله علیه وسلم بسبب الموده در رپاغ راز ورته پیش کوي اسرار وانا اعلم الله اذا علم بما اخفيتم فاج تاسو پټوي وما علمتم هغه تاسو اذا يروي ومن يفعل هغه چا چې وکړه کا ارسال د اخبار د جهاد د مؤمنانو خبره ولېګو کافر وتا ها یا کافر له جاسوسي کې د جهنمی دی ښا وانا اعلم ذا عالم بما اخفيتم پاج تاسو پټوي وما اعلنتم اغه ظاهر وي ومن يفعل اغه چوکو دا ارسال اخبار د جهاد منکم فقد ضل سوا سبي رکه کلار حقا لوګه کلار حقا ويسقفوكم ويسقفوكم کدی غالب شي دا کافران پتا سو باندې که غالب شي دا کافران یعنی د دې اختیار راغې پتا سو یکونو لکم اعداء ان وی پتا سو له دشمنان او یفسدو الیکم او دوی به د تاسو ته ایدیوم لاتونه والسرتم جب خپل به سوی په شتم سره فودو دوس غنی دی لو تکفرونا لو مستریه د کفر ستاسو ځکه او یوم القیامت یفصل بینکم پر د قیامت فیصله به وکړي الله په باغ مې انسازو کې والله بما تعملون بصیر الله پاره چې تاسو عمل کوي خبردار دی قد استاد و اے مسلمانا تی ابراهيم عليه السلام نه سبق واخله کنه ولې دا غفلار وی ابراهيم عليه السلام قوم خپل ته ان براء منکم ابراهيم عليه السلام وی مونږ بریو زه بریم د تاسو نه مونږه یعنی زه بریم د تاسو نه ان دی خو یو دی او ان وای دغه وخت یو ابراهيم عليه السلام نو جمع ته یو ویل شي ښا دلته کې راغلی دی جمع ته مفرد ویل شي ان براء زه و ویدار یم د تاسو نه نو جمع استعمال کړه نو جمع استعمالیږي د یو لپاره لکه زو تاسو ورشي ښا زه نشم دې تاسو ورشي یو کس نه تاسو خو جمع ده دا استعمالي دي ان زه براء منکم ویزار ام د تاسو نه او ما تعبدون دا غبوتانو نه تاسو عبادت کوي ما سیوا د الله تعالی نه وکفرنا امنکر یو وکفرنا تبرأنا منکم ومن دینکم دائما منګه منکر یو د دین تاسو نه د تاسو نه د دین تاسو نه دا ته معنی کفرنا منګه منکر یو د تاسو نه د دین تاسو نه په بدا بیننا ظاهر شوه د په مابین زمون کې و بینکم په مابین سازو کې عداوت والبغضاء بغض ابدا دائما همیشه به مسلمان د کافر سره بغض ساتي کافر به د مسلمان سره بغض ساتي دا ښکارا خبره ابراهيم عليه السلام ورته وي ښا ابدا حتا تؤمنو چې تاسو ایمان راړي بالله په الله مسلمان د کافر د خپل لاندې مکوا بیا به خلک ایمان نه راړي نو ځکه مسلمان له وقار پکار عزت چې نور خلک دین ته راځي دا فکر د کافران بدنامي مسلمان د ظلم پاټ خي او د عدل پاټ نه خي د مسلمان د ظلم پات خي د عدل پات نه خي کنه نو بدنامي یې خل هغه چې اسلام وګوري په خپل مسلمانېږي لا تجعلنا فتنه مگر نو موږ لکت کو رسوا رسوایی لکت کو موږ رسوا شو بي وټکیګو ذلیل شو رسوا شو نو بیا باندې ایمان درې چې مسلمان دا حال دی مسلمان داسې خوې دې کار دی دای به ایمان نه راړي مونږ به دې د پاره فتنه شو للذین کفروا د پاره دا کسانو چې کافرانو واغفر لنا بخنو کې مونږ ربنا ای رب انک انت عزیز تزورور او حکیم لقد كان لكم في ذره تاسو لفي ابراهيم في ابراهيم عليه السلام اسوه حسنه پیروي خستا لمن تاتي بدل له لكم لمن اجل كان يرجو الله چې امید ساتي د الله تعالی نه د ورځې د آخرت ومن يتولى هغه سوچ دوستي کوي د کافرانو سره ومن يتولى اي يولي الى الكفار دوستي کوي د کافرانو سره نو الله وي ذکر ته کور سره دوستي فإن الله غنی هو الغنی د الله غنی دی د تاسو نه حمید دی محمود دی په خپل صفاتو کې الله غنی دی تاسو نه کاوه دوستي ورته اغل کار کو اغل کار کو ټول کارونه اغل کو شابه اغل نو کران شي الله غنی دی دوستی به ور سره نه کې قلبي معاملات ور سره جړو معاملات کوا شی ته اخلا شی په خرطو شی ته راړه نوکری کو دا کو خو دوستی قلبي قلبي دوستی چې پړه کې دی خوخي ته بعض خلکو کافران لکه خوخي ډیر خوخي پړه کې دی به دې سره ښه فهو منهم دی به قیامت کې غیثه هرکی به نه خوخي رکی ورته دشمن ګوري دا دشمن دی خدای دشمن دی ستا دشمن دی د پیغمبر دشمن دی اته دا زما دوست دی اداغه حرکات سکنات خرات سات دل خوندر کوي اته ځان ته مسلمان وای او دا کار کوي او دا کار تا خو تا تبا کوي ته پاغي نه پويږي استا وطن کې آزاد ګرځي دا ته وګرځه کنه دا هاي ته دا دې پریدي تا نه به خلک د اسلام نه متاثر شي چې د اسلام په جامه کې خوراک کې مسکه عبادت کې اخلاق ساتي تا نه متاثر شي تا نه پریری او غي پریری هر مل تازاد دي وړي حکومت تا غي دي هر مل تا غي آزاد دي وړي حکومت تا غي دي قصور مسعود نشته ښا هر مل تجربه خو رپورټ ولا ډز ور کوي والله قدیر دا یو پاکستان دی افغانستان دی والله قدیر کدی دا اسلام پرې خو بیا بدایم ته په ویزه په دغه لګي خدای مسلمانان دي لکه والله اب مسلمان دا دشمن دی دشمن ته خود سره خیال کوي خدا به غیرت دی مسلمان د کافر دشمنی نه مني تیم مش دشمنو ګره کنه والله غفور رحيم عسى الله يجعل بينكم موده بتوفيق منه الله تعالى قدير الله تعالى بخون کې رحيم لا ينهاكم الله انما كتاب الله تعالى استثناء حكم عن البر الذين عن الذين عن بر الذين د احسان دا کسانو نه لم یقاتلوکم چې جنگ نه کوي تاسو سره هغه جنگ نه کوي احسان ور سره کو کړو په دین په دین کې ولم یخرجوکم نه خارج تاسو من دیارکم د کورونو خپلونه ان تبرو چې تاسو احسان کوي ور سره احسان کوي لار کې لار کې نه سره کې نو موټر کې کې وتقسطوا الیم او عدل کوي دیتا ان الله يحب المقسطين الله دوست جنيا عدل كونكي انما ينهاكم الله بدي درمنه کی تاسو الله تعالی عن الذين يتعلق دا کسان قاتلوکم چې جنگي تاسو رفي دین په دین کې په دین کې جنگ کوي ښا هغه استا دین تبا کوي د سره به دښمنی سات ګور فی دین ویلې طالبانو قاتلوکم فی الوطن ندی ویلي فی الارض ندی ویلي فی الدین ویلي د مسلمان دین تبا کوي تبا هغه تبا کوي چې د ستا دین تبا کوي تبا هغه هغه تبا کوي ښا ایله لدین تبا کنه ټوټي ټوټي کړ چې مسلمان یو کافر ومنه سروچت کړو فی الدین په دین کې دګار واخرجوکم خارج کړی تاسو لر من دیارکم د کورونو مکی شریفین تیا استری ظاهرو دا جز ومن يتولهم دی آیات ته ګوري دا بعض خلک ځان ته مسلمان وي زه ورته نوام ومن يتولهم هغه څوک چې دوستي کوي د کافر سره قلبا فاولائک هم الظالمون دا ظالمان دي ته ظالمي ته دا جاسوسي کې جاسوسي د کافر حرام ده حرام ده په هر مذهب کې هر دین کې کافر دل پیسې درکې ته ول جاسوسي کې وای جاسوسي د کافر حرام ده مسلمان ته وای سره ټینګ شه دا او چې ډوړای خوره کنه بس کا مزه مکو یا ایو الذین بالقانون قاعده ورته خی هجرت اوس که تاسو ته مسلمان وطن ته یو خضر اله د کافرونه او مدینه شریفه ته لړا یا د مسلمان ملک ته راړه امتحان په کوته سره راغله دا باندې کې دا باندې کې شریعت دا هغه یې ښا بس زمون خور ده مشر ده مور ده کشر ده خور ده پس بیا نو بیا په سر ماتو وښوي یا ایو الذین آمنو اذا جاءکم المؤمنات چې راشي تاسو مؤمنانې مهاجرات هجرت کړي به اقرار علی التوحید اقرار کوي په توحید باندې فامتحنون امتحان کوي د بالحلف قسم ول ورکو ساده قسمی او چې ته اسلام لراغلي دین لراغلي که دین اسلام لراغلي دومره عزت مقام حفاظت بالکل ولا ورکا تا ته اسلام وي طالبان څخه یو راغلی او څومره عزت ورکړو دا بیا کتاب لیکل ډیر خلک په کتاب مسلمان خدا کتاب غیر وکړی دی اې د طالبانو ډیر لوی اوصاف لیکلي مسلمان شوی و نو چې دا غي حکومت کې دا اخلاق او د وجه لا تر لا هن ندی دا خذی حل لهم حلال کافران لرا ولا هم ندی دا کافران یحلون لهم حلال دی کا دی خذ لرا دا مسلمان لا مشرک دی کافر دی هندو دی سکھ دی واتهم ورکوی دی تمان فقوا هغه چې نفع کړو تاج په خرج کړو هو دا دوله کواخلا ولا جناح علیکم نشته ګنا پتا ځمان ان تنکحوهن کتا سنکا تړي دي تربیا که تاسو ور سره هغه تاسو سره خوخه نکاح تړي او تړ ور سره اذا اتيتموهن فاوغه جوړ کوي تاسو ته هغه ته اجورهن مهرونه لدی ولا تمسكوا امي ساروي دي خذ ولرا بعصم الكوافر فعقد نکاح د کافرو کې عصم الكوافر فعقد نکاح د کافرو کې تای کې مين ورته وای ها بای دا پیسې والا اخذ دې زموږ اسلام راوړل واسالو اغي دې سوال کې ما انفقتو ما انفقتم هغه چې تاسو نه به تاسو نه یو خدای لړ کافر وتا هغه ته وای مال دوره پیسې راکې دې باندې ما دوره خرج کړو دا ساده شو لري دا کافر شو زمونږ الله ولی اسالو هغه دې سوال کوي تاسو سوال کوي هغه دې سوال کوي ولی اسالو ما انفقو هغه دې سوال کوي هغه چې نفقه کړې په تاسو باندې ذالکم حکم الله دا حکم الله تعالی یحکم بین حکم کې په ما بین تاسو کې والله علیم حکیم الله تعالی علیم دی او حکیم دی فإن فاتكم شيء كجر لا تعزن شيء يوخذ لا يوخذ من ازواجكم دخل استاتنا بالذهاب الى الكفار يا مسلمان هغه یو تقلید کافرانو ته نو دوی وسره جنگ وکړو فعاقبتم تاسو عقاب وکړو سره جنگ وکړو هغه خذت نه راوسته حضور فآتوا الذين ورکی آغا مسلمانانو تا ذابت ازواجهم چې تللی خدي دا غي مثل ما انفقوا په مثل لاغه مہر چې غي نفقه من کړل عليهم په دې خود باندې هغه په دې خود باندې نفقه خرج کړو کنه نو ورکی غي له خپل پیسې واخلي 2015 لذر شل لا ورکی ولا چې الح خدای لړا او چې بربند نشي الحاح را نشي ښا دا ول ورکي واتقوا الله ويريد الله تعالی نه الذي اغذات انتم به مؤمنون چې تاسو په ایمان راوړل دي الله نه ويريږي کافر خزه مسلمان سره نکاح نشته دغه افسوس ډېری مسلمانانه ډېری مسلمانانه اوسم هندوانو څخه دي بډایګان دي کلمه وایي اوس انځوانو څخه هلکه مسلمانان دي خانه هغه وخت کې پاتې شوی دی جزانه او مسلمانان شپږ لکه خو دې راکې ختم شو په لار شراتل هغه پاتې شو یا ایو الذی خبردار اے نبی راجا کل مومنا او یو خل راشی امتحان پہ کوئی دا امتحان نه یا ایو النبی راجا کل مومنا چې راجی تا سم مومن قد یبایعنک بیعت کی تعالی علی پدی شرمانه بهتان دروغ ته وي یفترین او چې جوړی دا دروغ بین ایدی ان وارجن فما بین لاسونه او خپود دی کې د ځان دروغ وای ولا یعصون ولا یعصینک خلاف بن کې دی د تان فی معروف یو جائز کار کې فبایعهن بیعت کو دی خود سرا راضی زمون خويندې میندې راضی واستغفر لهن الله بخشش والدی لرضا الله تعالی نه ان الله غفور رحیم بشک الله تعالی بخون کړي او رحیم دی ورکه خزي راضي امتحان کوي په خوخه باندې بالکل مم قادیانه دي مسلمانې کې بالکل اس پرویزی دي هندو دي سکھ دي يهودي دي یو عیسایم د مسلمانې کې بالکل زمونږ خور ده اسلام چې څنګه امن ورکړي اسلام ولکم حقوق مسلمان ته دا مسلمان شو دې کنار هر مذهب کې جوا راواړې دا کنه او دومره دیندارې دومره خی جنت یو ګټه دا خیر دنیا کې به ناکام کې خلاصه د صورت وایخه د ابتدا نه د اخره پورې وګورئ یا ایو الذین آمنو لا تتولوا قوما تاسو دوستی مکوئ هغه قوم سره کوم قوم سره غضب الله چې غضب کړی الله تعالی علیم و مسلمان دی یا تقو ګور کنه زی خو نو تی نه وای الله وای یا ایو الذین آمنوا لا تتولوا قوما تاسو دوستی مکوی قلبا هغه قوم سره غضب الله چې غضب کړی الله تعالی علیم يهود دا يهوديان دي دا يهوديان دي نصارى في عطف قد يئسوا دينا اميد من الاخره د اخرت نه کما یئس الکفار لکه چې نه امید دي کافران من اصحاب القبور د صاحبانو د قبرونو نه دای زمونږ د ایمان نه داسې نه امید دي لکه هغه د قبرونو نه چې نه امید دي او سورته صف ورته وای مدني دي نو په دې کې ورته وی تعلق قلبي مساتي یا ایو الذین آمنو لا تتخذوا عدوي وعدوکم اولیاء دې مطلب دا دی قلبي محبت مساتي تجارت وسره کوئی نوکری کوئی زراعت کوئی صناعت هغه ته نزدې کوي چل دې نزدې کوي د ټکنالوژي چل دې نزدې کوي خو قلبي محبت ورسره مکمل هغه مونږ ته ټکنالوژي نه خيخه هغه مونږ ته علم موبایل خيخه د آرامي توپ سيزونه راتغی چې مسلمان په تبا کی دغه نه ماته وای دا چې یزو قیدا په هوا کې چې ګرځي نه هغه نه قیدو نو الله تعالی وای دا چې خلکو سره نزان ساتي ښا دا چې خلکو نزان ساتي ولې استاد دشمنان سورته صف مدني ده ښا دا چې کله کولاړی په جهاد کې لکه صف کانم بنیان مرصوص صف پشان کلک موس کې دا صف دی دا د جهاد صف دی ګوره ښا تاسو دا کسبونه کاګه واګي دا ورته کله کله ګورم دا ځکه تاسو هم کاګه واګي صف خو نیر کې مسلمان ونی ګلار رسول پاک بالا ودرې ټول مراته کا نیر به کله سینه دې دن نکا شاد نیغه کا دا څنګه ولاړې وشي اذا تاسو زبونه سره اتصال پکې نه نو څوک به اتصال ولاړی څوک به ځای ولاړی سپورو کې واله راولي پړونو کې به واله راځي صفواله دا پړونو ګور اثر غورځي پړو کې به یو وي دا صف د جهاد دی دا موز سب دا سب د جهاد دی ښا دا موز ټریننګ د جهاد دی دا هر وخت ټریننګ دی دا چې په کافر ته پریو دی به صحیح کې به لکه به سیده سړی پریو دی دا سګور په ملا باندې دا داسې دا, دا اسلام کولی دی دا لاسونه داسې کې په دې لاس او ذاتې دی بیا دا لکه اسلام کوي سره دای په سپوي کافرانو په پروتک پويږي از غوام ته یقین سره حکومت زما منی نه دې ټول ځوانانو لته ټریننګ ورکا یو کال ټریننګ ورکا نیمه تنخواه ولا ورکو دې پنسنیان په شان نیمه تنخواه ولا ورکو ا دې یو کال ټرین کا بیا یو غردو په یو ملک باندې چې دې کې ایمانی جذبه ته بیا وګوره او هر هر ورځ یو تقریر ورته د جهاد کوي یا زبې ورته کوم خیر کار رایم چې پته ولګي زبې ورته کوم د کافر قبح به ورته وام چې کافر خو ګیدړ دی وي په ګیدړ بم تاسو نه ور دی ګیدړ زمره کوم ځای وي ګیدړ مخې لراځي نو دا خواله خو چې دا ټول موږ ټول سپایان نیو د دفاع د اسلام د پاره د ملک د پاره د قران د پاره ختم نبوت ته پاره من ټول سایانی اسلام سوایان څه ته وای وای و یخمنی ته خو ګور او کور بازار درې واړه یو دي مونږ ته خو جمعه ته اجرا او بازار یو دی مونږ څه کوو ویلی ونی ته سر کور او پلار کور یو دی مونږ ته ټول یو دي خانه مونږ نور څه غواړو سورته صف بسم الله الرحمن الرحیم نازل شوه د پس د سوره تغابن الله وی تغابن کی با غبن کوم حق د مظلوم د ظالم نه ظالم ما جوړیږي ظالم نشي زکا تسبیح وایا ظالم کافر دی ښا ظالم کافر دی نو د دې ربط ته مخ کی په صورت ممتحنه کې دا جاء کو المؤمنان مهاجرات پاکي بیان الله تعالی د پراغه چې په اسمانونو کې راځي دا مدعا شو هو العزيز الحكيم لا لا عزيز دی او حکیم دی قانون دی قانون خدري خطابه کوي ښا دري خطابه مؤمنانو ته کوي اول زجر ور کوي ښا چې مؤمنانو په عدم د قتال باندې سستيږي ما jihad مصمم اراده ساتي چې دا مسلمان لکه د جهاد جذبه نه کې بډا یم صفا صفا صف په صف باندې ولاړې په دې صف ولاړې کافرانه ته اول صف دویم صف دریم صف لکه مستو ګورا کان نوم بنیان لکه دا آبادې دې مرصوص محکم دا فکر ولاړې او دا سه مو بوتل کېږي دا یو زجر شو اذ قال موسی او دا سه بوتل کېږي مخه اذ قال موسی او کې موسی عليه السلام له قومي قوم خپلتا یاتی راضی به من بعدی پس زمانه اسمه احمد نوم داغه احمد دی په ملائکو کې ا محمد دی په زمکه کې احمد دی په ملائکو کې محمد دی په بشر کې بشر کې محمد دی او احمد دی په ملائکو کې دای بل صفات یو نه دوا قالو وی هذا سحر مبین دا سحر خار دی ور سحر آیاتونه ته سحر وی وش نو قادیانی ځان ته وی زه غلام احمد یم هلکه ته غلام احمد تفلار نمې سبلاو زه هغه تا خدای نوم نه ته ځان ته وای زه پیغمبر یم پیغمبر دای لا تجګه مغول خوري هغه چې کوم غول خوري هغه ځنه شم ویل هغه نشم ویل خانه هغه چې کوم غول خورلې دي هغه ځنه شم ویل قاضیاره خو سوچه کافر دی تابعدار کافر مرګري کافر چې څوک محبت کوي غیم کافر وشوي هغه ټول ور سره دي لري کا او دا خرافات زنه شمه او داستان له دوره کتابونه دي چې هغه سسوي توبه او تم اریان مش فلما جاءوا بالبينات قالوا هذا سحر مبين سوق ظالم ومن اظلم سوق ظالم ممن دا چانه افترا چې جوړي په الله باندې کذبن درو او يدعى الى الاسلام ادي بلل شي اسلام ته والله لا يهدي القوم الظالمين دا دا نه کوم ظالمانو ته دا کافر اراده لري سره طالبانو د ټولو کافر یو نو هم درته غوړي ښه د يهوديانو نه راوالي د مشرکانو يهودو نصاراو چينيانو روسيانو تمام دنیا د کافرو اراده ته ده تا ته زما اراده معلومه ده چې زما سپخین نه پس کم پلزم نه ده معلومه اما تستا اراده نه معلومه چې ته به دې که سبق پوای ته تانه نه خبر ته مان نه خبر اراده د لوی اراده ته وای الله مونږ ته د کافر د لوی اراده وای وګوروي قربان د رب العالمین یریدونا په پښتو کې وایي یریدونا اراده لري دی غواړي دی یریدونا اراده لري غواړي دی دا اراده لري دا غواړي دی ایت وی او چې مړ کی نور الله قران د الله تعالی دین د الله تعالی دین ختمي قران ختمي بی افواهم په خلو خپل سره بی اقوالهم پروپاګاندا میډیا بی افوالهم په خلو خپل سره په میډیا په خلو خپل سره والله متم نور الله تامون کې د نور خپل دا قران ما الله ټول ترسي دا دین با الله ټول ترسي ولو کر الکافرون اگر که بد غني کافران دا اراده د طالبان اراده د کافر او پیجنده دا یاد یاد کئ دا اراده د کافر دغه منسوبه نه منسوبه سره وي منسوبه د کافر سره ولا يزالون يقاتلونكم حتى يروكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا مخ كثير شويخه منسوبه ده منصوبه یو پیجنا اراده یو پیجنا دا ځان سره خلق یاد کا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا دیتا کافر کوي په دای دای منسوبه ده او دای اراده ده دوړو نه خدای مسلمان خبر کی بيفواهم والله متم نور ولو كره الكافرون هو الذي لا الله غذات ارسل رسول وجر عليه رسول قل في هدايه سره او په دین حق قصر یظهرو چې غالب کی علی دین کلی په دین ټول ولو کر المشرکون اگر که بدګنی مشرکان ترغیب ورکی په قتال باندې یا ادریم خطاب ده یا ایو الذین آمنوا هل ادلکم اذا مسلمان خوشالی مجاهدین شهدا هل ادلکم اذا ذکم تعالی تجارت فتجارت تنجیکم چې نجات درکې تاسو من عذاب الیم د عذاب درناکنا خو تجارت درته وخیم هغه تجارت دا دی تؤمنون بالله ایمان راړي په الله تعالی پر رسول الله الله تعالی وتجاهدوا جهاد کوي په سبيل الله په لار د الله تعالی بیا اموالهم په مالونو خپل بیا اموالکم خپل مال ورکو تجارت مال جهاد کې وان فذکم په نفسونو خپل ذالکم خیر لکم دا به تر تاسو لن کنتم تعلمون کی تاسو پوهیدون کې یغفر لكم ذنوبكم بخنه وګرال ته ګناونو ويدخلكم جنات داخل وګي جنتون ته چې تاسو به دوست غني غیلره نصر من الله چې مدد د جانب د الله تعالی نه وفتح قریب او فتح قریب د مکی دا دا د فتح د مکی فرحکم وبشر المؤمنین ذیرګه مؤمنان لا مؤمنان لا ذیر ورکی مؤمنان تو یا ایو الذین آمنو خبر ترغیب علی القتال الى اخر السوره یا ایو الذین آمنو خبر دریم خطاب دی کونو انصار الله شي مددگار د دین د الله تعالی مؤمن ته وای و مؤمنه مسلمانه د الله د دین امداد کوي شي انصار الله مددگار د دین د الله تعالی کما قال عیسی ابن مریم لکه چې وی عیسی ابن مریم علی السلام للحواریون حواریون ته دولستنو من انصاری سوق دی مددگار زما فايدنا الذين نقوي كما كان امنوا شي ایمان راوړ على عدو مخالفين باندې دي دروش مؤمنان فاصبحوا ظاهرين وګرځید الغالب وګرځید الغالب نو تاسو به غالب شئ غالب بشئ تاسو او جمعې لراځي ا د جمعې خطبه ته وکړئ دی بعد پیدا ما پینځه منټه